له الکبریا الله تعالی د پر لوی ده پال اسمان او پال زمګه کې زمګو اسمانونو کې هو العزیز هغه غالب هغه ضرور دی غالب دی الحکیم حکیم نه په مولات ورکولو کې او درته دی وای فلله الحمد ذکر حمد الله تعالی دی چې عزیز دی او حکیم دی عزیز او حکیم دی نو د عزیز تشریح د تکای چې الله تعالی غالب دی او د حکیم تشریح د تکای چې الله تعالی مهلت ورکیو مهلت ورکی ځکه حمد الله تعالی د پاره دی رب د اسمانونو دی پالون کې د اسمانونو پالون کې د زمکو دی اهل اسمان پالی اهل ارض پالی نو هغه تربيت کوي په اسمان زمکه سره او د مؤمنانو تربيت کوي په کتاب سره چې قران وای نه دی تربيت کیږي خانه تربيت روحي دی یو تربيت جسمي دی تربيت جسمي ولکې دای پیدا کړی دی ښا مخکی صورت مکی دا صورت مکی مکی د مکی سره ربط اسمی دی ربط اسمی دی هغه سره ولګي مخکی صورت کې جاسیه کې چې الله قران نازل کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله اخیری پیغمبر دی الله واحد لا شریک دی وحیا عقلا نقلا دا ثابت شوه اوس وایشات کافرانو غلط دي غلطه اوس غلطي بسم الله شروع کوم په نوم د الله الذي انزل كتابه ذات لوی ذات چې نازل کتاب خپل تاسو تربيتي روحي د پاره الرحمن رحمان دی بتبلیغه بلسان رسوله چې رسي په جبد رسول باندې الرحیم رحیم دی بتوفیق قبوله للمؤمنین توفیق د قبول ورک مؤمنان ولا مؤمنان له دا توفیق ورک هغه قران تکینی قران وای او قران ترازی احقاف ورته وای احقاب دي شګو ته وي شګي یو ذله د احقاب هکې تشي شګي دي شګي نو دې ته وي چې ګوره ما پاغه تاسو ما پیدا کړی پاغه کې او هغه مکه ټول شګه ده تاسو په کوم تنظیم جوړ کړو تاسو له په کوم نظام برابر کړ الله انعام ته وګوري د دلایل ورته وی عقلی نقلی په وحی چې ظاهر شې دیتا چې وګوره تاسو یو دلیل ته نه ګورئ او نفد شریک فی الدعاء هغه ورته وای هغه کوي ولې تاسو غیر الله بلی یو الله بلی ښا یو الله بلی او الله بساسو تمام د دنیا او د آخرت کار برابرې نو حمیم حیلا او میم دې الله تعالی عالم نه په مراد خپل سره د دینه الله عالم نه په مراد خپل سره حی او میم حی رمز او د میم رمز سره حی حلیا او میم مزینه کاله دې زینت ور کوي حی حلیا هی مزینه دا قران خو کاله دې زینت ور کوي لکه چې باندې زینت کالی واچي او میم متین حی حبل او میم متین حی حبل له او متین مضبوط دی احی د حی د سنده حیات الباطنی حیات د باطن دی قران رجوان دی کوي ورخه د بدن د یو د بدن ژوند دی یو د زړه ژوند دی قران زړه ژوند دی کوي حیات الباطن حیات د باطن دی ملاحت الظاهر صفائی د ظاهر ده ظاهر به شریعت سره برابرې او باطن ده څه شي تنزيل الكتاب دا منزل کتاب دا وحي چې تاسو ته کیږي دا وحي کیږي نو ومن اذا جفل الله الحمد رب السماوات والارض رب العالمين هغه پالون کړي تاسو تربيت کوي په دې وحي سره د روح او تربيت د جسم خلق السماوات والارض نو دا تربيت جسمي ته لأنه عزيز وجتي عزت ور کوي غالب كيف په باني عامل في عمل کوي الذي يعز به العامل لانه العزيز ذك دي ضرور دي دي غالب دي الحكيم حكيم لحيث وضع فيه انواع الحكم چیخی دی په دې کې انواع د حکمتونو په دې حکیم دی په دې قران کې عجیب حکمتونه پراته دي ښا عجیب علوم په کې پراته دي دوا یا ذرا سلور سو د پاسه خو خلکو شمارلې دي دا خدا غي ته دومره راغله دي دا سي علوم دي پکې حکیم حکمت والده نو استاد د تربیت د پاره دا ناظر کړي چې انسان دا وګوري دی په دنیا عقیده اعمال اخلاق ټول برابر کی اوس د جسم د پاره دا بل دلیل او ما خلقنا دا ترغیب دی دي ته ورد الله تعالی دي انعامات وتا وما خلقنا السماوات والارض ما نه پیدا کړی اسمانو ناز مکا وما بينهما اغج پدی زمکا اسمان په مینس کې دي زمکا اسمان په مینس کې دي دا ترغیب دی یعنی وګوره ما پیدا کړی دا د پاره د عبرت نصیحت ستاسو تربیت لپاره فاعتبروا یا اول الالباب نصیحت واخلئ د زمکه اسمان نه اے صاحبانو د عقل ما بینهما الا بالحق واجل مسمى او دې کې واجل مسمى اجل مسمى پورې زمکه بوي هيئت زمکه دغه هيئت به د نیټه پوري اسمانونه به وي د نیټه پوري بیا به ختم کی زمکه هيئت به بدل کی لا ترافیا عوجا ولا امتا اسمانونه براو غردي کی تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکه تنزيلا دا نظام ټول به ختمو الله وی انسانا فکر وکړه نو چې پیغمبر ورته قران وای التخويف ور کوي يرين معرضون دی اعراض کوي اعراض کوي داینه ډډ کوي ګردي دا غینا وای نه چې دا مونږ ته وای معرضون فيشركون او تسلیمین توحید دا الله تعالی ډډ کوي اعراض کوي الشرك کوي دا الله تعالی سره شرک کوي د الله تعالی سره راضی نه الله تعالی ته نه متوجي کیږي توحید نه مني نو دی وی زمونږ د دومره خدایان چې مونږ نیولې دي د هیڅ نشي کولای نو قل ورته وایا دا قل جواب دی د سوال په مقابله کې موږ دا دومره خدایان چې دي ان دا اس نشي کوله نو قل ورته وایا ارایتم خبر راکئ ما دا خدایان تدعون من دون الله چې تاسو بلې ما سیوا د الله تعالی نه تاسو بلې ما سیوا د الله تعالی نه ارونی تاکید ده او خی ماتا ماذا خلقو سدی پیدا کړی دی څه شی پیدا کړی دی من الارض پزمګه کې د زمکه نه څه پیدا کړی دی غرونه بحر دی بر دی غرونه دی څه پیدا کړی پزمګه ام لهم شرکن فی السماوات یا دی لر شرکت ته په اسمانونو کې اسمانونو کې نور سپومې ستوري څه شي ستاسو د خدایانو پیدا کړي فإن كان لهم دليل نقلي کوي دی لر دلیل نقلی نو ایتونی بکتاب راتلو کوي په دلیل نقلی سره دا دلیل نقلی دی من قبل هذا وخواد دی قرآننا یو دلیل پیش کړي من قبل هذا وخوا د دې قران نه یو کتاب کې تاسو وخی یو کتاب پیش کړي سړی وایي ځکه نه یو کتاب راړ او آثارت من العلم یو آثارت سده مطلب یو جزیه او آثارت من العلم یا یو جزیه یو روایت روایت وای جزیه وای یو روایت پیش کړي یو جزیه پیش کړي من من العلم بقيه من العلم چې باقی پاتې د علم د انبیاء او د اولیاء نه خو خی تاسو یو روایت خو خی یو جزیه خو خی ان کنتم صادقین هی تاسو صادقان فیدعوکم ویبلی زی دې دې جواب درکې نو عدم د دلیل وحی درته غنیشته دی ښا ته چې وحی یو دلیل درته غنیشته دی دلایل دریونه عقلی نقلی وحی بیا معلومه شو ومن ادلو دای نتیجه راوته چې یو دلیل یو روایت نشته تاسو ښا بیا دا معلومه شي ومن ادل سو گمراه ده ممن دا غنه يدعو من دون الله چې بلی دا ما سوا د الله تعالی نه من هغه څوک لا یستجا لا یستجیب له چې نشي قبولولې هغه هغه لره دعا دا هغه دعا نشي قبولولې اورینا قبلینا جواب نه درکې هندونه من لا يستجيب له چې قبول نشي کولای دا دعاءه دعا دا الى يوم القيامه رد قيامت پوری وكيف يتصور منهم الاجابه څنګه تاسو تصور کوی دا غنه اجابت وهم عن دعائهم غافلون هغه د بلنه دین غافل دي دې بلنه هغه غافل دي نه دي خبر چې تاسو یې بلې کنه بلې وإذا حشر الناس په وخت کې جمع کړي چې خلک تخفیف یو خروي دي یوم القیامت کانوا لهم اعذا وی بدا خدایان د دې د لپاره دشمنان دا خدایان د دې با د دې لپاره دشمنانی د دې خدایان ما تاسو ته ویلو دوه قسم دي ارواحان حسنا ارواحان خبيثه ارواحان حسنا اولیاء انبیاء او ارواحان خبيثه فرعون نمرود امان شداد وغيره وكانوا بعبادتهم كافرين او یو په عبادت تاسو منکر جاحدین منکر وي هاي بس تاسو دا دغه نه مني عبادت دی به وي موږ تاسو عبادت کوي وي موږ خبر نه یو اته موږ له عبادت کو موږ ته خبر نه یو تاسو وي موږ تاسو له عبادت مالی عبادت بدنی عبادت کړي کم دی موږ خبر نه یو غیب وایو نو ارواحان حسنه به منکر شي ارواحان سیئه به منکر شي ښا د دې په عبادت باندې د کافر عبادت داسې هبا ام منصورا ده وما دعاء الكافرين الا في ضلال وای د آیاتونو حقا د قران حقا په مقابله کې للحق للقران الحق لما جاء او مرکا چراغ دیتا هذا سحر مبين دا جادو ښکار دی دا جادو دی سحر دی ګور قران ته سحر وای خانه قران ته جادو وای دا د کافرانو اخیری مرحله جواب دی حق تا سحر وای قران تا سحر وای دا ته پاک بدبخت دی ښا دیم خکارونه کوي لیکن انبیاء درکار دنیا جبریل انبیاء په کار د دنیا کې مجبور دي مجبورا باغ کوي بلوادي بال بچي غیله به یو شعر اړي کافرا درکار عقبا جبريل کافران په کار د عقبا د اخرت کې مجبور دي دای خکار چری نه کوي خو مجبورن به یو پل جوړي مجبورن به یو لار جوړي خپل غرض به دا نو دیم خکارو کو مجبورن او انبیا د دنیا یو کارو کې مجبورن هغه خو د دنیا مقصد نه دی هغه مقصد خو الله او آخرت دی دوړو مجبور دي انبیا درکار دنیا جبرین کافر درکار عقبا جبرین مجبورن لګیا دي ښا نو د قرآن په مقابله کې څه وایي قال الذين كفروا للحق للقران الحق لما جاء عمر کا چراغ ایت هذا سحر دا سحر دی جادو دی ښکارا دی رکو کې الله تعالی ویل کل شین اجل هلاك بشي كافران فأجل معين سره معين تلوار مکو په عذاب سره لأن كل شيء له هر یو سیز د پاره ما ګرځولې دي وخت ام یقولون بلکې وایدا کافران بل اعتراض کوي ان افتریتو دا د ځان نه جوړ کړي دا ما یوحا دا ته چې وای دا ته د ځان نه وای قل جواب قل ورته وای ان افتریتو کما د ځان نه جوړ کړی دا نو فلا تملکون لی تاسو مالکان نه مال را تاسو مالکان نه ما یعنی نشي اخلاصول ما من الله شیء عذاب د الله نه یو شي الله په دې مالا عذاب را کوي چې زه تاسو ته د ځان نه وام د ځان نه خو درته زه نه وام وما انا من المتکلفین نیم زه د ځان نه ویونکی ما ته خو الله وی اوایا وما انا من المتکلفین ان افتریتو قل ورته وای ان افتریتو لا تملکون لی ان الله شیئا وهو اعلم ذا الله علم دې بما تفيدون فاجتاسو داخليږي فيه په دې عمل کې بما تفيدون تخوذون وتقولون في القرآن تاسو چې سوایي او داخليږي په دې استهزاء د قران کې په دې عمل کې په دې کفر کې په دې شکر شرک کې کفا بی شهیدن کافی دی الله شاهد بینی په ما بین زما کې و بینکم په ما بین تاسو کې الله گواه دی الله شاهد دې پر رسالت زما شهیدی کوي په بل صورت کې محمد رسول الله دا شهیدی ده کړه او استاد باندې گواه ده او ول غفور دا الله بخون کې دا ول تم ور کوي لمن تاب چا چې توبه او باسره د کفر او د شرک نه الرحیم لمن مات علی التوبه چې مرشه په توبه باندې رحم پکې کوي نو الله په رحم کوي خو بخون کې دی رحیم دی توبه وبا سي الله تعالی تا دی بیاوی موږ دا خبره نه دا ورته ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين دا دې سوال له نو قل ورته وایا ودنا ورو ما كنت بدعا نیم ذنبه اول بدعت څه ته وایي چې نقشه موجود نه ولې زمانه مخکې پیغمبران نه دي تیر شوي ما كنت بدعا نیم زه اول نوې من الرسل د رسولانو نه نو اول خو نیم راغله خو اخیری راغله د ټولو نه ولرا اخر یم ښا انو دی وی مونږه زوبا تو توبه نه عذاب د اخرت نشته دی نو قل ورته وای ما كنت بدعا نیم ذا اول من الرسول رسولاننا زمانه مخکې څومره انبیا تیر شوی دي وګورئ هغه دغه مسله بیان کړي وکنه لا اله الا الله ادم صفی الله لا اله الا الله عیسی روح الله لا اله الا الله محمد تمام پیغمبرانو دغه مسله بیان کړی دا نو زه خو اول نه چې تاسو وایي دا نه وي دی بدعت دی وما ادري ذ نه پويګم ما يفعل بي ولا بكم چې سبا کیږي په تاسو سره ما يفعل بي سبا کی په ما سره ولا بكم نه په تاسو سره د دې پته راته نشته ده خان دا جواب د دې دی چې پیغمبر ته الله خبر را لېږي که الله ورته خبر نه کوي نو پیغمبر نی خبر ښه پیغمبر نی خبر ولی علم کلی خاصه د چا ده د الله ده او پیغمبر له الله علم ورکي یو ولی له الله علم ورکو د تابعداري نکوم مگر الا ما یوحى دا هغه چې وحی کول شي لیا ماته نو خو د وحی تابع یم گوی گفت و گفت از الله بود گرچه از حکوم عبد الله بود ما تخوی ان اتبع الا ما یوحا الیه ده تابداری نکم الا ما یوحا الیه غش وحی قول شماس وما انا وما انا هغه مزاج منصف دی انصاف دی پکې من بني اسرائيل د بني اسرائيلنا على مثله په مثل ما اخبر هذا القران به په مثل لاغه چې خبر ورکي قران پای باندې حق شان شاهدي کوي ته قبيلي دي يهودنا اغه دا وای چې زمون کتاب کې دا لیکل دي تورات کې انجیل کې هو د در انجیل نامه مصطفی آثر پیغمبران بحری صفا بود ذکر حلوی هاو شکل او بود ذکر غزو او صوم اکل او روجا عرصی پکی لکلو طائفہ نصرانیہ بحری ثواب چورتی دندی بدانا مو خطاب دلتا بچرال اللہ پیغمبر صفت به ولې دا ته به خپل کوي دا ته پیغمبر به کل به کو وشهد شاهد شاهدی کې یو منصف مزاج شاهد د بنی اسرائیل علی مثلی په مثل القرآن بمثل ما اخبر هذا القرآن به فآمن ایمان راړ واستكبرتم اتاتو تکبر ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته نو دا الله هدایت نکي قوم ظالما دا په بني اسرائیلو کې بعضه شاغي رسول پاک لیدل دي او نه دي لیدل لیکن دا شاهدی کوي د تورات هغه شاهدی کوي چې دا پیغمبر حق دی دا پیغمبر صحیح دی دغه تورات کې دی دی وغي په خپل کتاب به وي نو دا دا غي د الله گواہی شو پار کتاب کې او شاهدان هغه هم گواہی کوي هغه گواہی کوي تاسو ولې دا نه منئ شکایت د دینه رد په دی باندې فقال الذين كفروا وبا كسان كافرون للذين آمنوا ها کسان ته چې ایمان راوړل مؤمنانو ته وی و مؤمنانو دی يهودو نصاراو بوي چاته مؤمنانو ته لو کان ایمان خیرا کچری وی ایمان خیر دی ایمان کې خیر وی راړول دی ایمان کې دا بهتر او خیرن بهتر والے وی خیر پکې فائدہ پکې ما سبقونا دای به مخکواله نو کړی زمونږ نه اول به مونږ راړو مونږ به اول راړو ځکه مونږ پوه یو ما سبقونا الیه دای به سبقت نو کړی مخکواله نو کړی زمونږ نه الیه دی ایمان ته اول به مونږ د ایمان راړو خو په ایمان کې څه فائدہ نشته دی په ایمان کې خو تش نقصان دی منځونه دي روزي دي حجونه دي زکاتونه دي خیراتونه دي او ټګي باندې کې قلب اخلا باندې کې غلطي باندې کې دروغ باندې وای چاته به ضرر نه رسې په لاس په جبا ده ایمان ایمان کې خدغه دینو نو ایمان هم دی ته وای ایمان د امن نه دی ایمان خپل معنا امن دی مؤمنه تب امن ورکه بللا د جبنا د ضرر نه د لات نه گاوانډی لا کشر لا مشر لا اسلام خو مونږ ته دا وای من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليت من ور مشر ادب وخو د کشر شفقت وخو نو تاسو څنګه وای لو کان الايمان خيرا کی ایمان کی فائدہ وې ما سبقونا الیه دیم مخکواله نو کړی دی ایمان ته مونږ به اول راړو ځکه مونږ او خيار خلک یو مونږ پوهه خلک یو و اذ لم يهتدوا بي فاوقت دی ایمان رانړ په دې قران باندې ایمان رانړ فسيقولون نو وای د دې په دا کې هاذا افکن قدیم دا دروغ په خوانی دي دا زړه مسله ده په خوانی الله وی ومن قبله مخکې د قران نه دا پیرت کیخه ومن قبله مخکې د قران نه کتاب موسی کتاب د موسی علی السلام اماما امام پیشوا او د ټولو لپاره ټول هغه پسې روانو موافق للكتب قبله خا دغه موافق دی تصدیق کون کې د پاره د کتابونو قبله تصدیق کون کې وای که موافق وای دوه یو شی دی ښا دغه موافق دی تصدیق کون کې دی لسانا عربيا فجب عربي باندې لينذر الذين ظلموا چې ویری یا کسان چې ظالمان دي ظالمان یې وبشرا للمحسنين زیر د پاره د مؤمنانو مؤمنانو له زیر ور کوي څنګه زیر ور کوي دا غ زیر ده ښا به حيث په دې شان سره بشارت ان الذين قالوا كسان چې وای ربنا الله رب زمون الله دې بداد د عقیده ده ربنا الله رب زمون الیو الله دې ثم استقاموا بیا دې قائم وي على الطاعه ثم استقاموا بیا قائم په دغه اقرار باندې ثم استقاموا بیا قائمی په دغه اقرار چې ربنا الله د مرګ پورې قائمی نو مرګ پورې قائمه استقامت معنا مې تفورن کړو هغه بل استقامت شرک نه کوي د الله تعالی سره وای او نیک کارونه کوي او بد عمل نه ذات ساتي او نیک عمل کوي استقامت دار خدای دې زمونږ استقامت نصیب کړي د استقامت دغه معنا بل رسم ته ویلو فلا خوف عليهم نبي خوف الايمان حالا حالا نبي خوف ولا هم يحزنون مآلا آینده کې به حب نه به اوس غمی ورسره نه آینده کې دا د استقامت او د دې اقرار برکت ته دا اقرار دی وکړو هغه اقرار استقامت دی دا برکت دی لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما اعلن اولئک اصحاب الجنه لا صاحبان جنت خالدین فيها همیشه په دې کې جزاء جوذو جزاء استقامت نصیب بشي د استقامت د پاره دا یو شرط ذکر کړي چې د مخلوق خدمت کوا د مور او پلار ادب کوا د الله عبادت کوا استقامت په نصیب شي نو دای بیان دا غیر ښه ان الذين ووصينا الانسان الله وما وصيتك انسان ته انسان ته ايحسن بوالده احسانا چې احسان کوه مور او پلار سره په احسان سره مور او پلار یو یا دواړه ژوندۍ وي دې تر ډیر احسان کوا په حق دې کې احسان زکا دا ورته خي حملته امو بار کړې د لره مور د قران په ضعف کې په سختۍ کې نو دیرش میاشتې هغه ته د پاره کم تکلیف کو مور دی او پلار دی تاسو پوښو کا سلاسون شهرا دې دې شو میا شو ته وګوري ښا نو دې لوی شي حتا اذا بلا شتو حتا کې چورتي دې طاقت تا طاقت تورتي ان ظلمي شي لوی شي وبلغ 40 سنه او ورثي سلويخت کالو تا نو سلويخت کال باندې عقل بالغ کیږي هغه دیال سوال لس کال کې الک بالغ کیږي او حتا اذا بلغ اشده دا د بلوغ ته اشاره ده دی بالغ شي وبلغ 40 سنه دا عقل بالغ شي كمل عقله وعرف نعمه نعم المنعم او پیجنې نعمتونه د الله وتوجه الی متوجی شي الله تا یرا الله روانه سمره انعام کو سمره احسان کو نو دې الله ته متوجی شي قال دې وی رب ای رب اوزعنی وفقني توفیق راګه الهمني الهام راتو کې اوزعنی طاقت راکې ماته ما له طاقت راکی الله ان اشکر نعمتک چې شکر باسم د نعمت ستا التي انعمت جتا انعام کړې علی فما باندې فی تربیت الام والاب په تربیت د تربیت د مور او د پلار کې وعلى والدیا په مور او پلار باندې بالتوفیق چې هغه لري توفیق ورکړي لتربیته مور او پلار څومره تکلیف کوي ګرځي په دمونو باندې ډاکټرانو باندې ګرځي پلار امور څومره تکلیف کوي ان اعمل صالحا چې عملکم صالح ترضوا چې ترضا شي هغه عمل باندې الله واصلح لي او اصلاحو کې زما په ذریت زما کې په الواد زما کې اسلام دین قوی کلک انی تبت الیک زرا ګرځم تا ته توبه واسم و انی من المسلمین او د مسلمانانو نه تابعدارانو نه زه تابعدار یم اولائک الله تعالی وی اولائک هم الذین دا زامن دا نه چې ډیر خسته قبلو الک خسته نه قبلو دا معنا به نه کوي او شي صيغه د اسم تفضیل ده خطبه عام معنا کې هغه عام معنا ده اولئک الذین لا اغتان نتقبل عنهم احسن خسته ما عملوا اغجري عمل کړل ونتجاوز عن سيئات یو انسان دا دی یو انسان مثال دی دا دی یو زوی مثال دی دا دی یو مسلمان مثال دی دا د تابعدار مثال دی دا د تابعدار مطیع تابعدار مؤمن خسړې هغه لوی کوړو کې دا داغه مثال دی او د مؤمن مثال شو چې مؤمن چې هغه خو بد او پیجنې دې د الله سره تعلق ځوانه اوس بل بلم زوی دی بلم مخلوق دی یو سری بل سره دی دا غزوی دی هغه دهری دی کافر دی هغه انسان دی او آرامی دی آرامی دی هغه ته وګوره الله په داسې شکل مثال بیان ک چې لکه انسان زوی تابعداري دې څومره خوشاله اجي یو زوی دې هغه غیر تابعداري او پلار دې نه تنګي نو دا هغه د پلار د مور د پاره وبال شکنه عذاب شکنه نو یو انسان دا مسلمان دې مصلح ګرځوم د خلکو د پاره او بل مفسد دی هغه په دنیا کې شر خوري فساد خوري شر او فساد خوري دې دواړو کې فرق شته کنه مصلح او مفسد کې یو سړی مو د اصلاح کې د دنیا د مسلمانانو یو سړی په مسلمانانو کې شر او فساد خوري دې دواړو کې فرق دی مؤمن کافر کې فرق دی خوبت کې فرق دی تابعدار غیر تابعدار کې فرق دی دا په عجیب شان سره الله تعالی نو تعبیر دې دوی وکړو زامنو کې مخزامن وي او په زامنو کې بلا بدوم زامن وي دا چې زامن چې عید پلان نه خلاف نه کوي او خدمت کوي دواګانې ورته کوي او داسې زامني چې پلار دې نه پوهې کوي پلار وایي چې خدای دا په کله مړي بلکې داسې ما په خپل ما ته معلوم دي داسې زامن دي چې خپل مړ کړی دي خان چې هغه دومره آرامي شوی دی نو په خپل مړ کړی دی ولي حرامي وکنه اصل خو نه وړي څو خو کما اصل مړی کنه پوډری شي چرتی شي هغه د پلار مرګ ته فکر هغه مور مړی پلار بیا مړی نو دې په مخ کې شي وای لري کا وای والذي دا دویم زوی دی او مثال د دینه د عام خلکو دی ورقه خدلته تاته یو بل تعبیر سره وي والذي اغذو قال لوالده وای دې مور او پلار ته او فلکما هلاک دې تاسو دواړو لره مور او پلار ته دواړه دې خدای تاسو هلاک کی اتعدانني اتاسو وعده کوي ما سره ان اخرج چې زو بیا پیدا کیږم بیا قیامت چرته دی بیا پیدا کیدل دهری دی کافر دی نو دا خو د خدای قانون دی د خدای حکم دی انهم الیم لا يرجعون دی بیا دې ته نه واپس کیږي ته چې لاړ شي لاړې ستاره د دنیا ته واپس نشته ما ته برازي الله وایخه انهم الیم لا يرجعون قل تا قران نه دی ویلې دا الله قانون نه خبر من قبلی وهما دا مور او پلار دعا کوي استغیثان الله فریاد کوي دعاګانې کوي فریاد کوي الله تعالی تا یا الله دې قسم کی یا الله دې مسلمان کی یا الله دې سم کی هغه دا چې وی دعا کوي او ورته وای ویلکا هلاک د تعالی را یو ویلکا وای د پتا افسوس دې پتا هلاک دې تعالی را وای دې پتا باندې لو لم تؤمن کتا ایمان رانړ هلاک دې تعالی را لو لم تؤمن کتا ایمان رانړ امين ایمان راړه ایمان راړه بالبعث په وعدی د الله تعالی باندې په آخرت باندې په جزا باندې ایمان راړه خدا سوای کافره ډیر خلک دهریان شي ډیر خلک دي هغه کافر شي مور خپل ډیر کوي الوالد کافر شي دا دی فریاد پې نه کوي چې تاسو ته زه نشم ویلی هغه تاسو ته زه نشم ویلی چې کوم فریاد پې نه کوي نو دی ورته دی دعاګانې کوي خدای دې سم کې خدای دې دا کې دا کې دا ان وعد الله حق ویلک لو تم تم من هلاک دې تعالی را تبعید افسوس دې پتا لو لم تؤمن کتا ایمان انړو ان وعد الله حق امنا چې وعده د الله حق ده فيقول ندي وي دي مور او پلار تا تا ته وي ما ته وي مور او پلار ته وي ما هذا الا ساتير الاولين نه دا مگر دروغ د پخوانو دي دا دروغ به خلق به بیا په قیامت کیږي کم دی او بل ته ناکار وای اول خو ذکر کو نو څومره خوشاله دي ژوند دې خسته دي مخلوق ته رضا دي خالق ته رضا دي ا دې دویم نه خالق خفله مخلوقم خفله نو مخلوق د پاره ناسور دی نو د دواړو مثال الله ذکر کو نو دای په تعبیر د ولد سره ذکر کو نو دا الواد مشته ذات کنه ډیر الواد دي دومره بهترین الواد دي یقین ساتي اریان مشه د پلار نه یو دم حق خبر خلاف نه کوي او داسې الواد دي چې هغه د مور او پلار تباہی کې لګیا دي چې کله به دې مړیږي مړی ډیر الواد لګیدل مور او پلار مړ کړی دي الله وی دا یو نظام دی ولکل من المؤمن والکافر درجات خپل خپل درجه دي مؤمن له جنت ده کافر له دوزخ ده هر یو لخپل خپل ځایونه دي درجاتن درجی دی ولا په جنت کې او کافر له په دوزخ کې مما عملو داغنه چې عمل کړي ولي وفينهم خاعلت ما قبل ويخا درجات ولكل د پاره د هر یو ولي وفيهم د پاره چې پورا کوم دیتا اعمالهم ثواب د اعمال جزاء اعمال صالحه کړي خجزا بد کړي سزا هم لا یظلمون دی باندې بدیاته نشي کوله نه په دنیا کې دلبا او کافر له ثواب ور کوي د اعمال په دنیا کې هم لا یظلمون دی باندې زیاته اما الكافر فثواب اعمال في الدنيا ثواب د کافر د عمل په دنیا کې ور کوي اخرت ته ولنه پری دي طالبانو ورقه دا یا ساته کافر خکارونه کوي ډیر واغي اجر الله ول اخرت ته نه پری دي لار جوړي او کوسه جوړي او برا ولي سړکونه جوړي خکار کوي کنه دا خکارونه نه دي لیکن د دې بدله ول دنیا کې ور کوي دا اخرت ته نه پری دي ولا ځکه دی به سوال کوي لنا اعمالنا موږ له اعمال زمونږ په آخرت کې الته به سوال کوي نو اوس به جواب راشي ښا دا صورت راتېږي جواب براشي ويوم يعرض الذين فعلوا کې چې پیش کړي تخریب او خروي باو کې چې پیش کړي چې هغه سان چې کافران دي اهل النار پور باندې دا دغه جواب راغی دوی بوایو چې زمونږ نیکای وي لنا حسنات زمونږ نیکای وي مونږ دور عمل دور کارونه کړیو پاکستان کې افغانستان کې مونږ سړکونه جوړ کړو پولونه لارونه دا مونږ غنیکای څه شوي لنا حسنات زمونږ نیکي یقولون لنا حسنات فيقال لهم ابو ویل شدیتا اذهبتم طيباتكم اذهبتم بوتل کړي تاسو طيباتكم په حسنات استاد سره په حسنات په ثوابونو د حسنات او ثوابونه بوای اذهبتم بوتل کړي دي په ثواب د حسناتو استاسو په حياتكم الدنيا په حيات دنیا کې اخذ لما دنیا کې درکړي دي کنه څومره په مزو کې وي څومره په آرام کې وي څومره په عيش او عشرت کې وي څومره سہولتونه ودرتا هغه دنیا کې تا مزه چاړ کړی واستمتعتم بها او د عطف تفسیر دی تاسو نفع غستې ده پاغي سره په دنیا کې په اعمالو باندې تاسو نفع غستې ده په دنیا کې تاسو کوم خکارونه کړی دي دنیا کې د ثوابونو په دنیا کې داغي بدلی مې د دنیا کې نه درکړي هر وطن ته بدلی اذا په غرونو په دشتا په دریا فارس کې مزي کولی وخت نو ګرځي دی نو دای چې وی لنا ما حسنات موږ لنی کوي الله ورته وي اذهبتم طيبه بوتل کړی دي مزي چان کړی تاسو طيباتکم پاغه ثوابونو خپل سره پاغه نیکو خپل سره په بدل د نیکو فی حیاتکم الدنیا په ژوند سازو په دنیا کې فی حیاتکم الدنیا په ژوند سازو د دنیا هغه ژوند سازو څنګه نظر ایتاب د جزا در کول شي عذاب الهون د عذاب دغه عذاب سپک تاسو به سپک عذاب در کیږي سپک عذاب څنګه د جهنم بما کنتم تستكبرون فی الارض په سبب دا غي چې تاسو تکبر کو پزما کې بغیر الحق برنه حق توحید رسالت قران نمنه وبما كنتم تفسقون اپ سبب دا غي چې تاسو فاسقان وي تکفرون کافران کی دی لا تتعذون كالعاد او تاسو وعد ناغت لك عادیان په شان دا آیات ټول طالبانو په چا کې دي په کافرو کې دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو رسته انو یخ او به وتا لسی ولا ورکړه ډیر خسته او به یخ یخ او ډیر لوی نعمت ته او بیا هغه ګرمای کې ناغله چې ورک هغه په ډیر خيو لګی دی په ګرمای کې ولا دا ورک ایو باندې کې په پې کې واچول آیات په کافرو کې دی مسلمان کې دور یره ده چې یریږي چې ما ته دا وایي نوې نفس الخانه او بعضی وایي اته ګوتې دا دې کړه وی غردول وښوي احتیاط دي ته وایي اغا یره دې ته وای ښا تاسو یقین ساتي ما په خپل لیدلې دي چې کوم خپخکړی به یو با بندل خوان ورکو چې خوان به ورکو ډوړای به سره ډیره خورې شو او به په کې راواغ سی وا به چولې پکې چې دا خوان دي خراب شي چې ډوړای ډیره و نه خورو دا به خلک کوم شته دي دا په سنتو د حضرت عمر باندې عمل کوي ښا خپل نفس له دومره لغور کوي مونږه او اوس د بي تفاوت را از کجا تاب کجا اوس سور فرق د طالبانو آیات په کافرو کې دي او حضرت عمر دې یری نه ځان ته راځي کوي چې دې نه مان دې نعمتونو ته پوزو شي نسکم یخي وبو غبینو شربت نسکم لبن نسکم یره دې ته وای ښا ایمان په مابین د خوف او د رجا کې دی نو دا ډیر احتیاط دی دا ډیر لوی د کمال خبره ده دا ډیره د یری خبره ده او دا ته اولیاء چې یو شی بخوري یو دویم سید له ګوتی نه دی ورللی لس سیدونه وفراتی یو شی بخوري معمولی چې پاغه ټولو کې معمولی خراب یغه بخوري هغه خلک ګوتی نه ورللی دا یاد یادی هغه فکر کوي ځان سره او مونږه توبه نو مونږه وایو دا خره سړی را کاګه خو خو بسم الله وایا وایا خدای شکر دې ډورې نه اللهم زد فزد زیات کی نور راکې شکر وباسه نو الله به زیاتې لئن شکرتم لازیدنکم تاغه مقام ته نشر دی دی تاغه مقام ته نشر دی دی او په دې زمانہ کې ته خسړې اوس وی بما کنتم تفسقون د دې رکوع حاصل دا دی چې د کافر د اعمالنا د عقاید نه ځان اوساتئ د کافر اعمال هغه برباد د کافر عمل برباد عقیده برباده ژوند دې تباہ دا دنیا دې خی کنه ډیر یتیا اصل کالی سیوانی ښه اتیا اصل کال کې پارامیتوب په مزو کې تیر شو ځلو شو ها ستا ژوند ډېر خپ چکرو کې تیر کو په مزو کې څه چلو شو زی وی ان ربک لبالمرصاد رب تا په بندرګاه دې رب ته خبر پات پیر دار څه تپوس به لتسالن یومئذ عن النعیم دار نعمت تپوس عمر لوی نعمت ده کنه ولایت ده په یمن کې احقاف ضلع ورته وي شګي شګي دی ریت ریت ورته مو شګي فقط خلت النظر پر دې تیر شي رسولان من بين يدي مخيدين قبله وبعده ومن خلفي رسلنا هر پیغمبر دا خبره کړې و الله تعبدو الا الله تاسو توحید مقبلوي الا الله غیر الله تعالی نه ابن عباس وی الله تعبدو چې راځي توحید معنا کوي ښا الله تعبدو تاسو لا توحید عبادت بنکو یعنی توحید مقبلوي الا الله غیر الله تعالی نه انی اخاف علیکم زیریګم په تاسو باندې عذاب یوم عظیم قالو دی اجئتنا اراغله تمنګا لتلفتا لتافکنا چې واړې تمنګا متوجه وکړو د دیتا کلو د دیتا را روانه وا دا یو عذاب را روانو د وریه دی رسول پاک به وریه کې ډیر خفاو وی په دې ډیر قومونه هلاک شي وی دي چې باران بشنو بیا به خوشاله موږ وریه دې څه پته لګي څه تی راځي مستقبل اودیه متوجه وکړو د دیتا قالوا ودي هذا عارض دا وریه نشي لیدلې مګر ځایونه نه دی صرف ځایونه پاتې شو ډکو ته غږ نکو دی آبادای ته غږ نکو دی به قتل صرف عادیان قتل نو دی برال دنه به پټ شو ور به بند کو د ګټي دروازې وي اوس هم د ګټي دروازه جوړول شي اوس په نه دروازه جوړه د ګټي دروازې وي هغه به جوړته کړی او غر به جوړ چې هغه به بند کو هوا براله دا ور به لري کو ګټه ورته سو نو دی به دنه ګټ کې پټ شو چې ګټ کې پټ شو دا دې تاو به تاو به دی هوا سر چور لگا دې به نو په بار به یو کې جو کې جو کې نو الته به بل راخي جوړو نور دراچ یو بل به یو بل سره یو جنگول ته مازغه به ولې تړي وړي کړ زاینو ته آبادای ته غږ نه کوخه الا مساکنهم فاصبحوا لا يرى الا مساك ذلك نذل قوم المجرمين دارنګ جزا ور کوم قوم مجرمانو ته او اهل مکی سم شي ګوره باد ته وګوري دی وی مونږ پهلوانان یو زمونږ په شان قوتمن نشته دی نو دی باندې الله دک عذاب د باد راوست باد خو ښکاری نه او مامور دی تپوس د سمره دا د ستنې سم کې دومره د ادمي نوک دا نوک دا دا نوک سمره شي دی دومره عذاب پراغلو وای شي بعد احمر ورته وای بعد احمر هغه بعد پر او یا قسمه بادونه دي سليمان عليه السلام ته تپوس کړو تاسو قسمه وی او یا قسمه یو پوه شو ادور بعد وی راغلی دی نو کومرا فعادیانو باندې تمامې دلې وړ دړې وړې کړ ولقد مکناکم الله موجودو کافر توید اهل مکه ولقد مکناکم استوګن کړی تاسو ما طاقت در کړی تاسو لرما دی رکړی می استوګن کړی می فیما پاغ نعمتونو کې ام مکدناکم فی چې نبی دی می استوګن کړی تاسو پاغه کې ولقد مکناهم ما طاقت ورکړو قدرت ورکړو مذیم ورکړی وی هغه مخکینو لرا طاقت ته اشاره ده غیخه مزو چرچو ته اشاره ده فيما پاغ نعمتونو کې امکناکم فی چې نمه دې درکړې ان نافیه ده نمه درکړې تاسو ته فی پاغي کې دومره طاقت وحاق نازل شو بهم په دای باندې ته حاته او کړ په دای یعنی نازل شو په دای ما کانو بیا سازو ناغه چې دای ټوګي کولې دوی هاذا عارض ممطرنا الله ای ما په ذات عذاب دا وریز نه دا عذاب ده دا اوس عذاب ده په حساب باندې عذابونه ډیر دي شکلونه مختلفي نو دې رکو کې الله بیان د فاتقانو کو چوغوري د فاتقانو تذکیر به ایام الله ولورکه تذکیر په وقایع د عادیانو انکار د عادیانو د پیغمبرنا وګور هغه يرولیو لیکن هغه نه ریدل عذاب نه عذاب نه ریدل څنګه علاوه اهل مکی اهل مکی او توي موجوده او توي سم شي سم تاسو هم سم شي ښا ولقد اهلكنا ما حولهم تخويف ته تخويف ته ولقد اهلكنا په دې درمه لا کړی ما حولكم چا پیرته من القرى د کلو نه چاپیر او ګوري ګوري چاپیر صرفنا بیا بیا بیانوم آیاتنا دا بیا آیاتنا واقعات ولې بیانې قصص امثال وصرفنا بیا بیا بیانوم کرر دا بتفعیل ولې بیا بیا بیانوم لعلهم يرجعون د پاريري واپس شي د کفر نه د شرک نه دوی نه واپس کیږي فلم يرجعوا دوی نه واپس کیږي هغه اعتماد لري په مدد د خدایانو موږ له الله خدایان مدد راکړي موږ له الله خدایان خلاصي الله وی دا دا د لیوانو خیال لخوا فلولا نصرهم الذين فلولا ولنوا نصرهم چې مدد ورکړو دی ته الذين اغه خدایانو اتخذو هم چې نیولې دی خدایانو لره اتخذوهم چې نیولې دی خدایانو لره من دون الله ما في واذ الله تعالی نه قربانا متقربا چې نږدې کوي لهم دی لره الى الله الهه خدایان هغه خدایان تاسو له عذاب لرنکو سشو هغه بل دلوا عنهم رکب شي دینا دی بوي بل دلوا عنا الله وي بل دلوا عنهم رکب شي دینا وذالک افکهم دانی ول غیر الله دا غیر الله عبادت افکهم دروغ نه دیو وما كانوا يفترون اغه چې دی دروغ جوړول دی دروغ جوړول ښا دی دروغ په الله تعالی باندې دای ګمانو قران ته دروغ وي او دروغ جوړول او قران ته دروغ وي الله وی دا د عادیان واقع بیان کړ دلیل نقلی اوس ورته بیانې دلیل نقلی د پیریانو ګور پیریانو قران واورید نو ایمان راړ تاسو د پیریانو نو ولاندې رسول پاک په تهامه ځای کې موسکو موزیکو د سحر په تهامه ځای کې او راتل دی لستنو یا یولس یا نه رسول پاک موت کې قران وی فلما حضروه ورکا چې حاضر شو دی قران لستو تا پیغمبر تا نو قالو وی دی انسیتو چپ شي وی انسیتو چپ شي قران لسته شي ګور غوي چپ شي نو پیریان هم زمون مذهب حنفیان پکې کنا مونږ مو چې قرات لوستېږي چپ شي اذا قرئ القرآن وانصتوا چپ شي نو پیریان وای چپ شي زموږ د مذهب تایید کې دی کې محناف دي کړه دوی چپ شي ښا فلما قدیا هر کله چې فارغ شو رسول پاک د موزنا ان دی رال ایمان راړه ولو الى قوم بیا وګرځیدل قوم خپلته منذرین يرون کی قوم ته لاړ او قوم ته دا مسلې شروع کی هغه آیاتونه شروع کړ خان په کتاب قدسیه کې لیکلي دي جن كلهم یعنی دا ټول جن ډېری فرقې دي 80000 فرقه تنخا فرقې ټولې دي پکې ډېرې څوک وایي په سونو دي څوک وایي په شپېته دي او یا دي ډېر قومونه دي پکې او دای کې خفرقه کومه ده هغه ته خاپيري وایي دا پکې اعلی فرقه ده خاپيري خلق دی اجي چا سره یا راشي هغه خلک له نقصان نورم خلک دي کې خ طالبان دي خ ملایان دي دې لولې خلک عمرونه ډيري وشي ډیر عمرونه دي ښا او خلک دې پکې رسول پاک دی انو یو پیره راغی رسول پاک ان تفوتو کو په ما ته جی قران وایا انا رسول پاک ورته قران شریف شروع بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړو ا دې ور رسول پاک ورته وی استا صبر عمر دې ویرا مشرو کډاو میره نور پته راته نه لګي او چې آدم علی السلام مکه تراته نو زړه ته خو ګرځیدم نو د هر پیغمبر کتاب ورته یادو خان هر پیغمبر کتاب ورته یادو اوس قرآن یادو نو چې یادو قرآن بیا وایي ا کتاب لیکوي دی حضرت عمر په دور خلافت کې مړ شوی دی د حضرت عمر په دور خلافت کې مړ شوی دومره عمرونه ولا الله ور کړی مشران دي زرګونه سونه کالونه عمر عمر الله غیل لري ورکړ او تکلیف پینا تکلیف پینا دا خافيري په کې بهترین خلق دی ادا نور په ډیر خلک مسلمانان کنا طرائق قیدا دا یوګه فرقه مختلفه ښه نو فرقه مختلفه پکې کنا یی پکې نو دی رال نو قالو یا قومنا ان سمعنا کتابا من غوارد قران انزل من بعد موسی جنازل شوی د پس موسی علی السلام نا نو مطلب دا دی موسی علی السلام ورته یادو دای ته یاد وته کوئی انزل من بعد موسی کنه نو هغه یاد کړو نو د رسول پاک د موسی علی السلام په میان کې څو کال کېږي زر کاله خو د عیسی علی السلام د موسی علی السلام په میان کې او شپږ سوا شپږ نیم سوا دا شو وو شي نو سکم 2000 کال خدای دا دای عمر شو سکم 2000 کال خدا کېږي ټول کتابونو سره موافق دي په اصول کې يهدي الى الحق هدايت کې لار خي حق تا و الى طريق مستقيم لار برابر تا لار برابر قوم ته وي پیریان پیریان ایمان راړو لار قوم ته مسلې شروع کړی یا قومنا اے قوم زمنګا جیبو داعی الله قبول کی داعی د الله تعالی چې رسول له داعی څوک دی رسول پاک خلاص به کتاب یعنی نجات بدر کتاب تا من عذاب الیم د عذاب درناک نه عذاب درناک نه بخلا شي اومنه قران اومنه ایمان را لې پیریان وای وې پیریان بنیان پرې دا پیریان وای ومن لا يجب داعي الله اغسوج قبول نکي داعي الله تعالی چې پیغمبر دی چې پیغمبر نه قبلې نو توحید بسو منی چې پیغمبر نه متنی د کتاب بسو منی هغه چې د قبول هغه څوک چې نه قبلې داعی د الله تعالی فلیس بمعجز نه د اخلاصون خلاصیدون کې تخصیدون کې فل ارض پدما کې د نه اخلاصیدون کې د الله نه پزمکه کې نظمکه کې د خدای نه خلاصې دی شي چې خلاصې وليس له من دوني اولیاء او نشته دلرا ما سیوا د الله نه دوست یو الله یې دوست بس کدا الله دوستی دې خپل کړه وا وا مزيدي اولائک فی ضلال مبین دا په گمراه ښکارا کړي کدا الله دوست نشي لاړ تباشوي دي ځای پوری دا تم کلام الجن دا دلیل نقلی شو د عادیانو او د پیریانو دا دو دلایل نقلیه وي ښا نو پیریانو کې دومره خلک شته ښا چې غي قران لراځي دومره قران وای تفوس مکوه وایي اخو په شوق باندې وای اخو په ذوق باندې وای دا او ډیر خلک پکې دي دومره خلک پکې دي زه ته نشم ویلې او کنا ترایق کې دا بدو پکې دي کافرو پکې دي zarar رسون کې پکې دي دي مسلمانانو ته وګورئ کړه سمرا قسمه قسم خلق پکې دي دغه شان دی کې خدای له ثواب دی انعامات دی د جنت مکلف دی پریان بنی ادم او ملائکه ذوی العقول دی مکلف په منلو سره کچا انکار وکړو دوزخ سره دی وی د شیطان د اور نه پیدا ده شاه عبد العزيز ته تشاګر دی چې د اور نه اور نه پیدا دی اور ورته سویل شي ګرځي دي کنه پکې ګرځي دغه د اور نه پیدا دی نو خو اور کې د دوزخ کې د شیطان وګورځي نه غل څه زور ور کوي شاه عبد العزيز ته وی دا سوال وکړ هغه شاګرد ته یو غټه لوټه راواله راواغه ته دا کم طالب چې سوال کو وې شاته ودرېګا وې دې پیوله خو چې هغه وی ته هغه یو به आवाज وکړ یا سي به کې خود خار نه پیدای کنه دا دغه بچي او خار در سره ولګي دا نه څه چللې خار در سره ولګي دا نه څه چللې هغه ومنل چې نه نه بس پوه شو په دې جواب ور ورکخه دغه باندې سره کوم کلی په جواب نه کوي کنه نه غي په دې باندې ور دایته عذاب شته د جهنم ښا دا نه چې د ورنه پیدا دي نو سودی دي نه عذاب ولشته دي نو شاه عبد العزيز ته ابدا ته چلو دا نه د ستړي شوی په پیدایي ته دی بقادر قادر علی پدې ان یحیی الموتى چې ژوند کې مړو لرا بلا او قادر دی انه علی کل شیء قدیر دا الله تعالی پر شبان قادر دی نقاش نقل ثانی به تر کشف دی اول بیا به پیدا کی و یوم پاغرز کی تخفیف اخروی دی یعرضو الذین کفروا چې پیش کړی شي هغه کسان چې کافران دي علی النار پور باندې فيقال لهم ابويل شي ورتا اليس هذا بالحق ان دا عذاب دا دوزخ حق دا جن دا دوباره پیدا کېدل دا دوزخ دا حق نه دی قالوا ويدي بلا او حق دی وربنا قسم در رب زمون دی منو بالکل منو قال الله هو يلا تعالى اسمن الفائده نه کوي ابو الله تعالی فذوق العذاب بما كنتم تک اوس کې عذاب په سبب د تاسو تکفرون کافران کې دي فتوزون النبي ازرر با رسول رسول پاک تا هغه بچ دا مسله بیانوله تاسو پیغمبر ته ضرر رسو فصبر رسول پاک ته وای صبر کوه په ضرر د کافرانو کما صبر اول العزم لکه صبر کړو صاحبانو دی یقین اول العزم ذل یقین والجزم څنګه صبر کوا ایوب علی السلام څنګه صبر کړو زکریا علی السلام څومره صبر کړو یحیی علی السلام څومره صبر کړو نوح علی السلام څومره صبر کړو ابراهیم علی السلام موسی علی السلام عیسی علی السلام څنګه صبر کړو فصبر تو صبر کوا کما صبر اول العزم لکه صبر کړو صاحبانو دی یقین من الرسل رسولانو او قوم فاتقان يرول شي ښا ان شاء الله کوله مگر قوم فاتقان سوره احقاف کې الله تعالی مسلې بیان کې سو مکی صورت ده سلور توحید رسالت فعقلیه نقلیه وسرخه تخفیف بشارت اخیرت حاصل سره وته الا الله دا حاصل راوته دار صورت د مکی دا اصل مدنی صورت کې با جهاد انفاق دا دو سیوا کې ښه او دا د دې تفصیل د طالبانو فهل يهلك الا القوم الفاتقون نشي علا کوله مگر قوم فاتقان دا قوم فاتقان ولي علا کیږي ها مدنی دی ښا مدنی کې دې کې با شپږ مسلې بیانې ولی جهاد په سیوا کې کړه او دا صورت نازل شوی پس د کوم صورت نه دی د حدید نه پس نازل شوی دی حدید کې الله وی وانزلنا الحديد ما نازل ک تاسو له اوسپنا خلقنا الحديد انزلنا په معنا د خلقنا ده پیدا مې کتا سو له اوسپنه اوس اوسپنه بس کوي اوسپنه د جنگ د پاره غشي جوړه تورته جوړه ټوپک ته نه جوړه ماشين ته نه جوړه ټینکونه جوړو انزلنا الحديد حديد ذکر پیدا کړو چې کافر سره جنگ کو چې کافر سره جنگ وکړي ښا دې د پاره نو پوه شوي سورته افطار کې يعرض الذين كفروا دې اعراض کوي او سورته محمد کې وي والنار مثواهم پور ځای د کافرانو دې دارانګه په فعال یو لکو الا القوم الکاف نو شي لا کول قوم فاسقان او په اوس قوم کافران سوق دي چې هلاکول شي الذين كفروا دا کسان چې کافران دی به هلاکول شي یو هلاکت دو قسمه ده یو په عذاب سره ده یو په جنگ سره ده ستاسو په لاس به هلاکو مهلت ورکی کافرانو لر الرحیم باعطاء الالات الجهاد رحیم نه په ورکول د آلات او د جهاد الا القوم فهل يهلك نشي لا قول الا القوم الفاسق قوم فاسقان سوق دي الذين بشارت ده پدې کې تخفیف هم ده بشارت ده دا اول تخفیف ده بیا ورپسې بشارت ده نشي لا قول الذين كفروا فاتقان آکسان دی کافران آکسان چې کافران دی وسدو عن سبیل الله من شوی دی لار د الله تعالی نه متعدی معنا کوي اک لازمی کې وسد الناس عن سبیل الله متعدی معنا او لازمی معنا خپل بن شوی دی لار د الله تعالی ادو الله اعمالهم باطل لاعمال لدی ادو الله اعمالهم ابطل حسناتهم باطل دي حسنات نه دی د کافر هر عمل باطل لقا بشارت والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړ عمل صالح کوي وآمنوا بما انزل على محمد ایمان راړي په قرآن چې نازل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی نو دا درې د رسول پاک نوم راغلی دی یو احمد ازوذل محمد احمد ډیر سایل شوی پار جبه کې او د رموز معنی دا ده میم محمود د الله حی حامد د الله تعالی می مرسل الى الناس کافه دال اخر کې دلیل الامه دلیل الامه ته دا د محمد صلی الله علیه وسلم معنی د نوم پرمه ده انزل على محمد چې نازل شوی محمد صلی الله علیه وسلم باندې هو الحق او دا حق دی دا کتاب حق دی چې ما نازل کړي بما نزل على محمد چې نازل شوی په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا حق دی من رب منزل من رب منزل جانب ربنا كفر عنهم سيئاتهم كفر لربكم لدينا نیت به حکم اړه به حکم بالهم حال به حبالهم بال دریو مانو باندې راځي بالهم حالهم ونياتهم وقلبهم ذالک دا باطلول د عمل د کافر ذالک اشاره ده ادلال اعمال الكافرين باطلول د عمل د کافرانو بان الذين فسبب دي اغذر کفرو چې کافرانی وتبع الباطل تابع شوی د باطل د شرک للناس بیان امثال للناس والجن جن په عطف ده امثالهم احوالهم احوال لدي امثالهم احوالهم مثالون لدي احوال لدي الله بیانې اوس مؤمنانو ته اعلان جنگ کوي ښا مؤمنانو ته طریقه خی قاعده دا قاعده د مؤمنانو ته د جنگ خولو چې جنگ کوي داسې جنگ کوي ښا فاذا لقيتم فاوقت چې تاسو مخامخ شوي هغه کسان سره کفرو چې کافرانی مخامخ رالل نو فدربو دور بر رقاب فدربو دور فدور بر رقاب وهيدي مو کافرانو لرا هو هلو د گردن ترا دا کپرای کپرای وهي هولې په وشتو سره وهي په وهلو سره فاړه ورته وای ښا حتا در دې پوری وهي وهي وهي اذا اسحنتمو فاوګي تاسو ډیر کوي خونریزي ده دی خونریزي وینې تو یو لته وای ښا چې وینې توې کوي اکثرتم قتلهم ډیر کوي قتل لدیخه یتقی به المؤمنون چې بچی په دې باندې مؤمنان ويخلص به اسیر او بخلاص وي په دې اسیر قتل لدی انو ویني سي او وجني وای نه یې ا اسخنتمو چې قتل کوي دی لره ویني توي کوي دی لره د دې ویني توي کوي ښا او بل فشد الوصاب کلک کوي تړل چې کوم بند کې راشي نو کلک یې وتړي بند کې راشي کلک یې وتړي فإما من اوس پس دې نستاسو خوخه ده اختیار بادشاہ لور کوي ښا فإما منن فإما تمنون منن یا بتا ته احسان کوي دې سره په احسان سره پیمان راړه وإما تمنون منن بعدو پس دې تړلو نه ښا وإما فداء یا با اخلی تاسو فداء فدیه فدیه به اخلي په دې سره تاسو خو هغه دواړه اختیار اما تمنون منن و اما تفدون فداء یا به تاسو اخلي په دې باندې فدیه کنه نو قتلول به ترو د فدیه نه لکه مخکې آیات تیر شوی دی لیکن دلته کې الله دواړه اختیار ول ورکړه ستاسو اختیار دی فاتیرانو کې پس ته باندې نون دا قد دا جنگ کوي دی تر جنگ کوي کوي حتا تضع الحرب چې کی دي کافران تضعو چې کی دي الحرب اهل حرب اهل جنگ اوزارها اوزار خپل چې کافران وي چې موږ تاسو د جنگ نه وي بس ته مسلمان سره جنگ نکېږي یلی ونه دی نه داسې په ټینګ دی ورځي په جیاز دی ورځي په ډله دی ورځي هغه ځان سره بمونه او چړي نه ورځي ودا دی ونی دی وې دې سره جنگ نه کیږي او یقین ایمانی چې زما جنت ته مالا عقیده دومره کله کله دا کافر دغه مسلمانانو یې ریګلی ونی دي دا غلی ونی دي مسلمانانو هاي عمر ته خوشاليږي اوسم په سونو خلک دې ته انتظار لري زما نمبر وکړه راځي مسلمانانو کې یقین ساته خلک د مرګ نه تیختی هغه ورته ناشتي چې کله به زمنګ نمبر راځي دا اوس الله دی چې د زړه کې دا یو جوش چولې دی خو شي دا الله شیخه چې کافر داسې یریږي هغه وی دا د موږ د عمل کوالو موږ ته دې نشو موږ به کې وخت نشو تیرولې وای شي هغه داسې زونه جوړ کړی رامیانو چې زمونږ ګولای ورته نه رسی هغه داسې زونه جوړ کړی خو کته وسکې چې جمع شي تاسو یو نیم سل کافرانو نشته ناس نست نابود کړل ښا جیل ته واچو سي جیل ته واچو اوس په خپل را خلاصي طالبان ډیر خيار خپل به پر اخلاصي ها ایا وی لړکای د دروي دروي چې خلری کړل نور بم لړکای حتا تدع الحرب اوزار چې کی دی ال حرب اوزار چې کافر وي بس وي د جنگ نکو د جزیه منم خو جنگ نکو ذالک افعلوا ذلك کوي دارن کې ولو يشاء الله کرضا شي ودا الله تعالی دا ترغیب په جهاد باندې ښه کرضا شي ودا الله تعالی لن تثر منهم بدل به غسته و بدل به غسته منهم لدينا بغیر قتال بيد جنگ نه بيد جنگ نه ولا ټول کافران مړ کړی نو باز به پیراوسته او عذاب به پیراوسته او بل څه به پیراوسته او زمکه ته به وی چې راي کاګه ها ورته به ووتو مړ شي مړ شي وټول خدا سي نه مړو تعالی اجر در کو مسلمان ته وای نه نه دا سي نه کوم تعالی اجر در کوم چې ته غازی شي فلی یدل برباد ندی اعمال لدی ستا شهادت مبارک مور او پلار ته مبارک شهادت مبارک فلی یدل فلی یبتل اعمالهم سيهديهم د چې هدایت په کې دیتا چې فائدہ راته دیتا وي سيهديهم هدایت په کې دیتا دا شهید ته دی د چې دی کنه د جنت خو پیدا سي حسیت جنت نه څنګه په درد نه پویدا د ته جنت داسې ملک کار کی دی بیا پس نه پوي بیا وردی بیا نه وردی ښا او دویم نه عرف عالم خل ویلی تخپل ځایونه په جنت کې داسې بنا جنتی خپل کور پیژنې لکه کلی کې خپل کور پیژنې کلی کې خپل کور پیژنې کنه د قشان ولی از کوم پیجن ګوره شهید مقام ته وګوره يصلح بالهم حال يدخل معرفهم یا بل قانون ورته ذکر کوي ښا چې جنگ کوي او وینه تو یوي او کافر م پرې دی سو پوری چې دای توبه نه لایسته ا دای جنگ نه بند کړی دای پوری م بندو یا ایو الذین آمنو خبر علیک تاج ان تنصر الله کتاسو امداد کوي د دین د الله تعالی ينصرکم الله واستاسو امداد کوي ورسو چې د الله د دین امداد کوي مجاهد امداد کوي یو بل سره د غي امداد کوي څو په مال سره څو په جبه سره څو په تور سره درې واړو اشاره ده جهاد په درې دی جبا تورا مال کافر په درې کوي مسلمان به په درې کوي جبا تورا مال ان تنصر الله ينصركم کتا سو امداد کوي د دین الله تعالی ينصركم الله واستا سو امداد نو دي مجاهدین امداد پکار دي نو الله واستا امداد کوي وزه ويثبت اقدامكم ثابت بگی قدمون تاسو په معرکه کې په جنگ کې ثابت بگی قدمون تاسو په اسلام کې اسلام کې به کلک یې د جهاد فائدې ته وګوري کلک به په اسلام کې ښه داسې داسې مجاهدین چې هغه پنځه پنځه شپږ شپږ کال جیلونه هغه ګمنتام و غیره کې تیر کړی لیکن په خپل دین باندې داسې کلک دي دومره ظلمونه ورته شوي دي چې تاسو مکو لیکن چې اوس نه تاسو کې نو خوان اداغه وو ظلمونه ذالک دا نفد اعمال د مؤمنانو ما سیوا د کافرانو نه ذالک اشاره دی ته بینهم په سبب دې سره دا کافران کریو بدګنو ما انزل الله او چې نازل ک الله تعالی امداد قران فاحبط اعمالهم نو برباد ک اعمال دې دې عمل الله برباد ک الله ويګر دې دنیا کې ان الله يدخل الذين فذيتر الله داخل يا کسان چې ایمان را عمل صالح کوي جنتون ته جل بيګي بلاین دا غینا انهار دا جنت ته ودی بودی ښا قران وایا عمل کو مجاهدین سره یا والذین کفروا کسان چې کافران یتمتعون نفاقلی وياكلون اخري دا کافران خوراک کوي کما تاكل الانعام لکه چې خوري چار پایا زناور غیر د تسبیحینا غیر د شکرینا پولاړ باندې وا وا د مسلمان په خې کوي مسلمان په خې کوي ښا الګه هغه کار ته خوري ته یو غته به مرداري هغه خو په وق الموبان خوراک کوي کافر لګه د وای نه مړیږي ښا هر وخت بخلوي دیبا دیبا دیبا دې زهره هر ځای ورته غي ترته سندوي چی خيو هر ځای کې اده باب لګیا ده خله به وي مسلمان هم د پیخي کې یرا وشي هغه خو ګرځي دی وطنونو باندې لا خوراکونه ګوري نو مسلمان هم داغه پیخي کې ولي د پړو کې د کافر مینه ده اجه پړو کې د کافر مینه نو مخکې به قران راځي زب نه و الله وې دې سره وي ښا چړو کې چا سره مینه دې سره وي خدای دې د دې بینه نه منګه وساتي وي کافر خر سپی سره بس بینه ساتي کافر خو خر دې سپی دې خنزیر دې نور لاندې ورته ګوري اخو داسې یو شی دی اته ورته مینه درړه ساتي و ډیر می خوښ دي کنه وګوره دې کارونه ته هم مسلمانان دې دوکا کړل مسلمانان خو تا خو استاد پایلې لپاره خر پیدا کړی دي دا لارې موټرې لا دا جیدونه بچا جوړول دا لارې دا موټرې دا سړکونه دا پولونه ډیر دا کلونه یا شد قوتا چې هغه سخت په قوت کې من قريتک د ګلی ستاله چې مکه دا التي اغمک اخرجت کا چې وباسلې تعالی را شړلې تعالی را وباسلې تعالی را اهلکنا ما غمخکینی کلی علا کړیو هغه مخکینی عادیان سمودیان فلا ناصر لو نشته مددگار نو هغه مددگار هغه لرا هغه مددگار نو دای سکه دا خو د باغ دا خدا دې لکه غازره خو استاد وجه نه غږ نکوم یو او بل دا دې دا ستا کله دې غږ نکوم بل دې کې پټ مسلمانان دي وښوي نه پټ مسلمان دي هغه استغفر الله ځان تر وایي نو د دې وجه نه دې مکی والا او تغږ نکوم فمن كان على بينه اغتو چې په دلیل باندې فاعمال خپل من ربي د جانب ربنا مؤمنان په مؤمن په دلیل باندې فرق کوي په بین دو فرقو کافر او مؤمن کمن په شان دا جال دوی نه له سو عملي چې تجوي غته بد عمل وتبعوا اواهم تابع شوی د خواهش کافر خواهش پسې ګرځي ښا وتبعوا اواهم تابع د خواهش کافر ژوند د خواهش تیرې بس ا مسلمان به د خواهش نه ځان ساتي اتخذ الهه هواه ته په خواهش کې ژوند مته ورو ستاد پاره یو لوی مقام دی ته ډیر لوی سړی ستاد الله سره تعلق دی ته پیغمبر سره د قران سره ته خلوی سره خو ځان نه پیژنې شو د غلامی صورت د مثال بت فرستا ته چې یوسفی ولیکن سوی خود نظر نه داری ته خپل ځان نه پیژنې ته د یوسف علی السلام په ځان قصته دای فرق ورته وکړه اوس بل فرق یو د مسلمان ځای خی مثل الجنه التي مثال من صفت مثال معنی بتکه صفت صفت د جنت هغه وعد المتقون چې وعده کړی شه متقیان سره فیا په دې جنت کې انهار نهرونه به سلور مما اند او بو یخیوب یخیوب مزک غیر آسن نیوی بدبویا او بو خرابېږي نه او به ډیره موده کې دی غدا رنگ او دغه بدل کی وانهار او بل نهر به من لبن د پایونه دلته پای مومن خلک ګرځي پایو پسې د پایو لبنو نهر به بهيږي ښا ماستکیږي بنوي لم يتغير طعمه نو مغير کیږي خوند ماستو ماستکیږي بنا روانيږي بنوي پای روان شو ماستو شو کنه لم يتغير طعمه ماستکیږي بنا او خرابيږي بنا وانهار دار کې تمیونی هر کې تمی بوله ورکی الله تعالی خان ولی دی توحید رسالات تخویف نه یریدل بشارت باندې خوشاله دل سلور نیرونه واخله په بدل کې والا مزه کوه دا د توحید رسالت تخفیف بشارت فائدې دي اخله مزه انهار سلور دل من کل الثمرات دار کې ته میونه چې کومه میوه غواړي او مغفرت او مغفرت من رب مغفرت د جانب ربنا چې بخنه درته وکي د جانب ربنا نو دا لوی شی کمن هو پشان دا غچاله کافر کلمی د دی ښا کلمی به کته وګورئ ومنهم بعض دین من غلی استمع الیه چې وکی تا ته په خطبه کې حتا اذا خرجوا جودي من عندك دنيستانا رسول پاک په خطبه کې قران وی نو قالوا استهزاء قالو وی دا کافران ټوکی کوي للذین اوتوا العلم چا سره ټوکی کوي او کسان ته چې ورکړي شوی ورته علم صحابه سره ټوکی کوي خا اصحابانو سره ماذا قال انفا ماذا قال سوي رسول پاک ماذا قال سوي قال ماذا قال سوي اس آنی فا اوس سووی اوس رسول فا کم جنت دل درکو کم جنت تی بوت لی داوی ٹوکی کولی اوس دل وی کم جنت درکو دا اوسم دا خلک ټوکی کوي جمعات کې ناس یا جمعات کې قران وایا اعتکاف کو وغیرہ وای راځوي اوس کوم مصلی جنت توالد ولې وای مصلی جنت توالد ولې یعنی ناس په مصلی جنت تلاړي دا اوسم ټوکی کې یاره وخت ټوکی کوي هاي با اصحابانو تروي ما دا قال انف وجد لكم جنت درکو دور آرامیان اولائک دا کسان چې دوی ټوکی کوي هغه کسانی تبع الله ولا قل مور والد الله پزړو دی باندې وتبعوا هوا تابع شوی د خواهش دی والذین کفروا کسان چې کا والذین تدعوا کسان چې غي په هدایت باندې دي والذین کسان اهتدوا چې په هدایت دي طلب د هدایت کوي زادهم انو اهتدوا هغه کسان چې په هدایت دي نو زادهم هدا زیاتی کې الله دای لره هدایت زیاتی کې الله تعالی دای لره هدایت هغه کلک شي په قران په دین په اسلام باندې کلک شي چې سدي خو اسلام کې دي سړی لری کا نور دینونه یو اسلام دی بس اسلام د سلامتیا نه دی نو زیاد کې دی لرا هدایت زادهم الله هدایت زیاتی کې دی لرا الله هدایت واتا ور کې دی ته توفیق د تقوا او تقوا عن الاهویه کل د خواهشات ټولونه وتبع هواو هغه تابع شوی د خواهش او مسلمان د خواهش ژوند نه تیریخه هغه تابع شوی د هوا او مسلمان آتاهم تقواهم دل تقوا تکفدوی دل تقوا ورکی هغه د خواهش تابع دی د تقوا تابع دی په ماوی د دوالو کې د ځمکې د اسمان فرق دی کنه دوره فرق دی خان هغه د خواهش تابع دی ا دې د ستاوی دی حدیث کې راځي څوک به خان لا اخذ اخور لیوي څوک به کپڑا اخلي څوک به داسې لاس به ډوړای خپل به به نیول پدې کې وقې پای به وړي دکان کې به کپڑې اين ابارا بازار دز باور کې ولا بس هیڅ پدې بیا ښه پښپېلې ول باندې فقط جاء اشراط و راغ اشراط قیامت نشانه د قیامت انشقاق القمر دا یو د بعثه النبي صلی الله علیه رسول پاک وای ما قیامت دا تر غلیو دا ته ګوتې مبارکې ونی تلی ما قیامت دا ته نه دی راغلی نو نږدې هغه تیر شپای کې څوار له سو کال تیر شو شپې د پازه څوار له سو کال تیر شو دا راغ اشراط او قیامت دا د هجرت نه جی تابعه قیامت راغ اوس ټول علامي برابر شو طالبان صرف هغه یو شروع ده جنگونه دا جنگونه اول علامه ده دا اوس جنگ به شروع کیږي عرب عجم ټول په کې راځي په بلوي ساتي ګوره ها د جنگونه به شروع کی نو بیا با کافران اتفاق کې جراده مکه او مدینه ځان لا اخلو دا په کې مسلمانانو یو لوی ځای دی حج دی او ډیر آمدن دی داخلو نو په خیبر د مکی چې فوج جمع کی دغه وخت کې به امام مادي تیر ظاهريږي ښا پیدا شوه دی او ظهور ته پته نه لګي چې لس کال دي شل دي دیرش دي خدای عالم دی په سلوي ختم کال باندې دایري ښه او پیدا شوی یقینا دی کنه خدایري وا هر کله خدای دې تاسو موږ په هغه لخر کې راولي هډیر مزیدار وخت فقد جاء اشراطها انور على اغراض فراز نور چې کوم احادیث وګوري کتاب الفتن نو ټول علامه موجود چې دا شپږ پاتې دي بس شپږ علامه پاتې دي اول پکې جنگونه دي با امام مهدی صاحب نو جنگونه جنگونه امام مهدی صاحب دا یو دي جنگونه امام مهدی صاحب اخر ته د جنگونو اخر سر به امام ماضی ته بدريږي نبي آپ د دجال له نبي نزول دي عيسى عليه السلام دي نبي دابت الارض دي نبي نور د قبلين دي خروج دي اجوج او ماجوج بدق شپغه نه علامي نه پات نور صفاتي دنیا کې زړو نور غزنی پات فقط جاء اشراتها قتال کوا او جنگ د دې لپاره کوا چې انه لا اله الا الله واستغفر رسول پاک دوی پټواله غواړه لذنبک د پاره ځان خپل یا الله ما له ګنا نه لري او ساتي واستغفر استغفار معنا په تاسو له درغړې راخه واستغفر پټواله غواړه د ګناه خپلنا یا الله ما د ګناه نه بچو ساتي بچ ساتل معصوم نه پاک دی وللمؤمنین د پاره د مؤمنانو د مؤمنانو خذو والله يعلم والله في جن متقلبكم ګرځي تل راتل تاسو اعمال په دنیا کې ومسواکم ذای تاسو په آخرت کې جنت دې کې دوزخ دې الله په جني ويقول الذين وای وی باکتانو امنو چې ایمان راوړل دي په طلب د جهاد کې ويقول الذين لطلب الجهاد رشتیا فاذا عظم الامر په وخت کې فرض القتال عظم الامر چې محکم بش عمل یعنی فرض القتال چې دی وی احزاب ته دی تبوک ته دی بل ته دی دی نو فلو صدق الله کدی رشتنه کړو الله تعالی سره لصدق الله کرشتنه کړو الله تعالی سره قول خپل لکان خیر اللهم وعده خپل لکان خیر اللهم به تر د پاره دی کلی رښتیا ویل الله وی فعل عسیتم ای قریب نه تاسو ان تولیتم چې او بغردی تاسو اعراض بو کې او بغردی د جهاد نه مو تخته بیا پټ شي ان تفسدو فی الارض فساد پیدا کوي پزما کې مګر کې فساد پیدا شي وتقطعوا ارحامكم او تخصيص بعد تعميم قطع کی ارحامکم سل ور سل رحمه سل رحمه ختم شوی کنا فساد پزماګه کرار اولائک الذین دا کسان لعنهم الله چې لعنت کړي په ایمان الله تعالی بعید کړي دي د رحمتنا فاسمهم کان کړي دي د حقنا زړونه قفل له قفل جرندا قلوبنا غلف التوي زړونه زمون غلف دي ان الذين ارتدوا غزان چې مرتدان شو واپس دي علا ادبار پشاګانو د جهاد ته د جهاد نه تختی واپس کیږي پټیږي من بعد ما تبين لهم الهدى فاستغنى ظاهر شوی دی ته هدایت الشیطان سول لهم شیطان خسته کړی دی ته دا پټی دل نکول دا شیطان ورته قصه کړ و املی لو و امهال مهلت زما لهم دیلرا دا مهلت مور کړی دی سړی مهلت لا ډیر دی وارو کا سکا نه بیا بو کو بیا بلا جهاد کو کنه وخت براشي ذالک و املا لهم امولت ور کړی دی لرا شیطان ورته کو سړی لا وخت ډیر دی بیا بشي ذالک دا ادلال او گمراه کېدل واپس دل د کافر چې مرتد کیږي کنه ذالک الادلال والارتداد دا گمراه کېدل او مرتد کېدل بانهم په سبب دې سره دا منافقان قالوا وی بدی للذین کروا هغه مشرکان وتا قالوا وی بدی للذین هغه مشرکان وتا کریو چې بد بغړ ما انزل الله ما نزل الله چې نازل کړی الله تعالی هغه چې نازل کړی الله تعالی نو دو مراد دي دي قران نازل کړی امداد نازل کړی هغه ته وی وی منافقان سنطيعكم ذره چې موږ بس تاسو تابعيو موږ بس تاسو تابعيو ښا نستعين دینکم من واستاسو امداد کو من واستاسو امداد کو فی بعض الامر په بعض امر کې ای عداوت النبی من واستاسو تابع یو مرګری ویو په عداوت رسول پاک کې والله يعلم والله تعالی پیجن اسرارهم رازونه ددی ستا راز دړو الله پیجن خاطر ګذیا فكيف اذا توفاهم الم فسنگ وی حال دی فاو کی جو فات کی دی لر ملائکی فدی حال کی یدربون وجوههم چې وای مخونه دی وازبارهم شاغانی او طالبانو تاسو ویني وي چې قد شاول وای املا مخ ولوي هم خو نیوی نو خانه چې نیوی نو کنه منګې وینو خوا کې ورته کافر ته نه ته په کټ کې هغه وਹੀ اتی نیوینه تا ته خدای نه خي نو ته د دې آیات نه انکار کې چې نه خدای دروغ ویلي نعوذ بالله یا قران دروغ ویلي دي نو چې خدای پاک وایي ز عذاب ورکوم کافر لا فعذاب القبر حق ولكن لا تشعرون لیکن تاسو په نه پويږئ نو ولې نه مانی عذاب د قبر منا معتزله نه خوارج نه جبريه نه قدريه نه منا د دې ځای ته وګورئ تاسو هر کافر چې مړیږي نو دا مخ ولوي یا شاګان ولا ملائکه وي او سو کې ویني نه کیمره نه راغلي دی نیوی نی څنګه یې وای نو یا بل دې ان یا نه انکار کوي نو ته کافر کیږي او کدا منی نو هغه معنا چې عذاب د قبر حق دی هغه هم نه بیا چې دا وهل منی نو هغه هم نه کنه یضربون وجوههم ويمخون دی وادبارهم شاګان دی ورته ذالک دا وهل بانهم وسبب دې سره اتبعوا ما اسخط دې تابع کېدل ما داغه اسخط الله چې غصه کووي خفه کووي غصه کووي الله تعالی وکره ابد ګڼ دې رضوان او رضا ده الله تعالی ده الله رضا ابد ګڼ ده فاحبط اعمالهم حبط نابود برباد کړی دي اعمال لدی دې اعمال برباد دي ام حسب الذين نو په مخ کې مرض د باطن بیان کړ منافقانو په دې کې د اظهار د دې د اراده او کچې دا دمر ناکاره دي دغه تاسو تابعداري نه کې کافر سره دي پا الكفر مله واحده سنطيعكم في بعض الامر نو کافر سره نشو چې دا غي تابع کړه د کافر جاسوسي حرامه ده د کافر ایجنټي حرام ده د کافر ایجنټي باندې کې جاسوسي به نه کې چې مسلمان جاسوسي کوي ولا قادیانان ټول د کافر جاسوسیان دي زمون په ملک کې پرویزی قادیانی شیعگان دا د کافر ایجنټان دي ښا د يهودو د نصاراو الله دې عمل برباد کړل فاحبط اعمالهم هم حسب الذين يغمان کیا کسان فی قلوب مرض چې پرونه هي کې مرض د نفاق دی الی یخرج الله اذغانهم هرگز بظاهر نکي الله تعالی الی یخرج الله خارج بنکی یعنی ظاهر بنکی الله تعالی اذغانهم بغض لدی بعلامه قبيحه فعلامه قبيحه سره د کافرانو لما یو علامه ور کړی و څنګه لکه لکای به مې ولا کړی و یا به مې ولا خکر کړو دوه خکرونه به یا خکر به یو یا بل علامه مې پکې خو والله وینا دنیا کې نشرمو ګور الله دومره لوی ذات دشمن دی دشمن دی ګوره ښا فلعرفتهم نتابه پی جند پاغی باندې بسی انو فلعرفتهم تو پی جن دی لرا بسی ما په علامه دی ترا هغه ولو نکړل بل علامه صدا ولا علامه دا د طالبان بس د دې علامه صدا اوس د توام دغه دوی خو نکړه ولا ولا بي سي ما په علامه لدی ترى چې مسلمان وزان تر اړای خې خې خوږې خوږې خبرې وکړي دا ته نرم نرم خپل خبرې وکړي چې ته بوای یره دا خو زبرګان دی وې ولا تعرف انه په جنیوي ته په جنې دی لري په لحد القول په نرم خبرو په خسته خبرو کې چې مون خدا کار کو تاسو له دا کو مون خدا خیر لټو مون خو دنیا کې امن راول دهشتګردي ختمو په خپل د کافر بچی د دین زیات دهشتګرد نشته هر ملک کې د دهشتګردي دي عربو کې دای شروع کړی دا کابل کې دای شروع کړی دا پاکستان کې دای شروع کړی دا هندستان کې دای شروع هر ځای کې دا دومره دهشت دی په خلی باندې وي دا دهشت دی مونږ نه یو دا ډرام نه کړ ډرام نه دا لوی دهشتګرد دی دا هر یو دهشتګرد دی خدای یا تابع پیژنې نه فی لحن القول په نرم خبرو کې والله يعلم والله تعالى في اعمالهم اعمال ذي اعمالهم ونياتهم اعمال پیجن نیت پیجنی نیت ډیر خراب دی وما تخفو صدورهم اکبر مما ذا ړکی چې دای کوم بغض دی الله وی د ظاهر نه غډیر دی دا ظاهر کې چې څه کوي کنه دا غی نه غډیر دی ولنبلونکم خامخازمه حکم پتا زمان دی په تکلیف د جهاد باندې دا جهاد برادي دا جهاد برادي دا تکلیف به پیش کیږي او جهادونه برادي ولولنکم هم خاصمه حتا نعلم المجاهدين چې ظاهر کوم نعلم الله ته علم نسبت شي مراد اظهار ده اسرار د کافرانو وعداوتکم لله ورسوله الله او رسول ته کوم دشمنان دي او مسلمان سره څومره باغیر دي دا به ذکر کوم کارای پر خانه او مسلمان به کویږي نه دلته فقې خوږي دي پس تایره چې ظاهر شوی دی تا هدایت ان محمد صلی الله علیه وسلم علی الحق المبین رسول پاک په حق باندې ښکارا دی او ته بیا هم تابعداري نه کوي نو لن يضر الله شيئا ضرر بون رسي دین د الله تعالی ته دی یو شي ضرر بون رسي الله ته دی یو شي یو دین د الله ته دی او شي د الله دین بچلی ته مطابق کېږي کنه کما تا تابع نیو رزړو کې اسوټا نه صحیح بل مولا خدای پیدا کی هغه تابع کما تا jihad نکو بل له خدای طاقت ورکی هغه jihad کوي د دې مطلب دا دی سم شي لن يضر الله شيئا كذا ضرر نرتي دين د الله تعالی ته دیو شي پس يحبط اعمالهم انا بود بکی بربا اعمال کافرو چې سو خلاف کوي د الله د رسول الله د دې عمل برباد دی پس يحبط کل ترک د سنت چې کوي تاسو یې عمل به سي د سنت خلاف چې کوي عمل به سي بس کې وسړي ولایت غواړي بزرګي غواړي بس د سنت ته دی وګوري قولا فعلا سنت د رسول پاک اتباع تاکي په خپل بزرګي راشي دا سي د سنت تابع توبه الله تعالی او سي ترغیب ورکي په قتال باندې اخر د سورته پورې او قاعده خي مؤمنانو ته چې مؤمنانو jihad کوي او jihad سره تابعداري د الله او د رسول الله مباطلوي اعمال په مخالفت ته الله او رسول ته د الله او د پیغمبر خلاف کې ستا عمل باطلی او سړی کافر کیږي فلا تهنو مؤمنان تو فلا تهنو مسستيږي سستی مکوې ګور مؤمنانو په جنگ کې جنگ کې سست کیږي ما ولا تهنو مسستيږي ولا تدعو او مبلي کافر الى السلام صلحتا چې راځه صلح کوي ښا صلح مکو ور سره خود ریزی وکا حتا ان اسخنتموه ولا تدعو الى السلام او مبلدی صلحتا په جنگ کې اسی صلح ور سره کو معاملات ور سره کو تجارات ور سره کو او جنگ کې چې وخت راشي وای نه جنگ باندې بس کو دا اخیره پورې وای يا تخ يا تختا وانتم الاعلون الله وی تحال لا تاسو به بری ښا ګور مؤمن ته وی ته به بری ته خو بری مړه ته ولې یریږي ژوند د فائدې له مرګ د فائدې له برني که شهید شوم فائدہ ده که غازی شوم فائدہ ده انتم الاعلون ثواب د اعمالو انما الحیات الدنیا په دې در لذات حیات الدنیا دا د دنیا دی ژوند موږ دوکا کول طالبانو لعب دا لعب دی لبی دی لکه واړو لبی کوي واړو لبی کوي بیا کورونه روان کی ولهو ان غاردا تماشه ده یو نغاره ده تماشه ده په دې دوکه نشي یو ابدل ابد ژوند دی هغه راځي په دې دوکه نشي وین تو بنو که تاسو ایمان راړ او تتقو تقوا او کده کفر نه ځان او سات د کفر نه نفاق نه د کافرانو د اعمالنا کچر سوال کړو الله تعالی د تاسو نه دي مالونو کلها ټولو چې ټول ورکی فیخفکم مبالغه کړي وا په طلب د مال کې چې لکه یو پیسه باندې پرې دی ټول به ورکه تبخلوا تاسو بخیلان شي وي نه باور کوی چې راځه بس کوم ويخرج اذغانکم ظاهري الله تعالی اذغانکم بغض استاتو لدين الاسلام ادغانکم بغض تاسو عداوت اسلام ته تاسو څومره باغدان دي حضرت عمر ابو بکر وی تا کور سپری خدل وی الله او د الله د رسول نوم می پری خود هر څه می راړل هغه عمل کړو هغه عمل پدې یا فیخفکم تبخلوا بخیلان شو نو یو رج نو هرته راړل حضرت عمر ته وی تا وی ما نیم راړل هغه وی کده ډیر کوشش کوم چې دا ابو بکر ته ورسم نشم رته دي په هیڅ عمل کې نشم رته دي ښا هغه وی زما ټول عمل حضرت ابو بکر یو عمل چې درې ورځې رسول پاک سره په غار کې الله بس مقام ورکی ځان دا د الله کار دی ويخرج اذغانك طائر بکی الله تعالی بغضون استاسو اسلام دین ها انتم خبردار تاسو اولای ادا کسان تدعون تاسو بلل شي څه د پاره لتنفقو چې تاسو نفقه کوي بعض مالونه مزرا علی نفسه مزر په نفس باندې داغي او با نظر خصا نفس ته والله الغنی والله غنی دی نفقاتکم نفقه استاد الله خو بے پروا دی الله خو جت نشته وانتم الفقراء تاسو ټول محتاج الله تعالی ته ثوابونو ته محتاج یو فی سبیل الله نه د جهاد نه یستبدل قومکم یستبدل قوما بدل کې براولم قوم آخر بل غیرکم غیر ساسنا ثم لا یکونو امثالکم بیا بنی هغه په مثل تاسو تاسو په مثل بنی هغه په خلک ښه تاسو خلک براولم تاسو بلر کوم غیب راولم ما ته فکرانه ده نقاش نقل ثانی به تر کا شد اول سوره محمد کې الله تعالی توي تابعداري د رسول پاک کوي تابعداري د رسول پاک سره د اعلا د کلمت الله لپاره jihad کوي انفاق کوي او کلب وسی د کافر نه ځان بچ کئ ولی هغه د الله کتاب سره پیغمبر سره مؤمنانو سره ټوکی کوي دین سره ټوکی کوي نو تاسو د دین ځان اوساتئ تاسو د دین ځان اوساتئ خو شوي وي نو د دې صورت یو توحید یو اثبات رسالت تخفیف بشارت جهاد مدنی دی مخکې صورت مدنی دا صورت مدنی دی ښا دا دا صورت مدنی دی د دې تعلق د کوم ځای سره دی مناسبت مناسبت دې ظاهر دې انتم الاعلون امداد الله تاسو سره تاسو به بری او زی رسول پاک صلی الله علیه وسلم د د ته بلار کې واپس راته د حدیبیه نه شپږم کال د هجرت الته مسلمانان راځل پشکګم کال باندې سوال لستوا په دل لستوا مسلمانان راتل چې عمره وکړو کافران ورته مخ کې ته شوې نه برازي تاسو به ناراضي پیدا زمونږ د عار خبره ده هغه بدر زمونږ په بدر کې دومره ډبولیو او دومره قید کړی دي ا دومره لولو خلک مردار کړي دي منتبه دنیا کې پیغور راځي تاسو به نه راځي مکه ته بند کړل رسول پاک سوال له سو شپاله سوا مسلمانان اصحابان ورسره دي را روان دي را روان دي نو ډیر سخت غوسه شو مسلمانان داسې دي چې سم غوسه دي چې مونږ به ولې پاتې کیږو مونږ به ورځو په مکه باندې په مکه به ورځو اوس که دای په مکه ورځي نو الته جنگ جوړیږي او که جنگ جوړ شي نو بیا د ختمې دونه دي جنگ د ختمې دونه دي ښا جنگ د ختمې دونه دي دا فتحه الحديبيه کې ونحر الهدي بالحديبيه او قرباني کړې هدي په حديبيه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وای علي سیتا انزلت حضرت عمر ته وای حضرت عمر ته وای انزلت علیا نازل شپ ما باندې آیه یو آیات هي احب الیا دري غلبي دي فتح مبينه فتح قريبه او فتح د حديبيه دري فتح پکې را لکنه مکی فتح پکې راځي د حديبيه پکې رااله فتح مبينه ظاهره په دنیا به غالب کیږي ښا نو ما ته درا دا صورت دا غینا دا غده دا څه وخت زیات دی دا ما ته پای باندې زیات دی نو مراد الله انعام ښا بسم الله المتجلي بفتح على النبي تجلا کی په فتح بل په نبی الرحمن باسرار ها د جمعې نه پس چې راجم شي مؤمنان مزلا او خطبه وایي نو بیا ځي جهاد لا رسول پاک په موت کې وکړو پس دا غینا بیا به جهاد نو هغه چې التوي کنه نو د ماسپخین مو دی وکړو نو تلل او وو وو وو د کور د عائشه رضی الله عنها نه راوته مسلمانان آس پاس نه چې دغه ته دی او حتا او حتا دین راجم کیږي دلته حدیبیه ته چې دی نو مسلمانانو ته انتظار وکړه لکه چې زر دولستان اشپاړ استاو جمع کیږي انتظار ونه کې انتظار یو کو نو چې روي کو نو بیا روان شو چې روان شل لړ اورسید په لار کې مخ کې دی صورت کې راځي هغه مخ کې راوته لوي نه نبرازي نبرازي الله خو بشارت راکړو چې نه دی برازي او راضي خدای الله تعالی پای کې لوی شان طالبان صلح او حدیبیه کې په امر د الله او شوا نو بیا ورته الله وی زه په خیبر ورشه په خیبر باندې ورشي نو مجاهدینو آلت الله تعالی هغه مو په خیبر باندې ورغلل د فتح د مکی د فتح کی د تلو په بدل کې په حدیبیه ورغلل په هغه باندې ورل خیبر باندې حدیبیه کې خو من شو ودرېدل په بند شو نو مسلمانان ډیر خفو رسول پاک صلح وکړه چې صلح وکړه خفو نو الله ورته وی دا په خیبر ورشي الله ورته په خیبر ورشي ښا د خیبر ټول سٹارټ وشو هغه جنگ ونکړو په جنگ غنیمت دومره راړو دومره غنیمت راړ چې اریان شو مؤمن هغه تابع شو دغه نه دای تابع شو آسان کار دی نو دا حضرت عمر حدیث کې راځي ما زه په اسمانه سور مخ کې یوخ باندې یا په اسمان نو مخ کې تلم نو ما خبره کړې و نو زه او یریدم ډیر بخاری شریف کې راځي چې یره په زما په زم کې ته آیات را نشي په بدای زما کې آیات را نشي دا آیات رسول پاک ته نازل شو په لار رسول پاک आवाज وکړ حضرت عمر هغه مخ کې تلو مرګور ورته وای حضرت आवाज کوي او هغه د یاري نه مخ کې تلو ذکر په دې صلح کې حضرت عمر ډیر خفاو ایمن په حق نیو زمون مړي په جنت ته ندي مون سره الله وعده نه کړی ډیر ویلي دي وی ولي جنگ نکو هغه هغه خبر یادې وي چې ما تیزې تیزې خبرې کړې وي نو ارجل پاک ورته وي حضرت عمر ته وي حضرت عمر ما ته الله یو آیات نازل ک دا ټول دنیا و ما فیها نه به تر ده هغه کوم آیات ته دا آیات ورته وي د صراط مستقیم اپ دي کې ډیر بشارت ته طالبانو ډیر بشارت ته تدي ربط تعلق لا اغلب انتم الاعلون والله معكم تاسو بغالب یی الله تاسو سره دی تاسو سره دی نو نزلت في الطريق حين رجعوا صلى الله عليه وسلم من الحديبية شواء فسرات راتل بسم الله الذي فتح البلاد على رسوله يفتح البلاد د رسول قلبان دا غلبه دا اراد ان يغفر لا چې بخنو کې الله تعالی دا فتح د بلاد یکرا دا فتح ظاهره فتح مطلقه فتح مبینه دا وشوخه دا ټوله درې واړو ته اشاره ده طالبانو فتح مطلق فقد وینا لك فتحا د غلبي مبین اخکارا په ازل کې صد پارا ليغفرك الله چې پټو ساتي تعالی الله تعالی ما تقدم هغه چې مقدمي من ذنبك ذبستانه وما تاخر هغه چې رستي بعد النبوه قبل النبوت او بعد النبوت الله پټ ساتلې نو پټ ساتلې کنه اوس پوه شوي د غفر معنا په جندلې ده وما تاخر ويتم نعمت وتام کی نعمت ول عليك فتا باندې کلمت الله وغيرها ويهديك صراطا مستقيما ذاتو کی تاته د صراط مستقيم نو په مخ کی صورت کې وی ان تنصر الله ينصركم کتا سو د الله د دین امداد کوي الله واسطه امداد کوي او دای ورسره غالب اوس تسلی ورکي مؤمنانو ته مؤمنانو ته تسلی ورکي ډیر مؤمنان په صلح باندې خفو طالبان په صلح خفو الله تسلی ورکي هو الذي دا الله غذات دی نو سره د ایمان د دینا دې کې خو ایمان او قوي شو ویری د نو قوي شو ولله جنود السماوات الله تعالی د پر لخر د اسمانونو د ول ارض د زمکو دي مدد د الله دې د دین دې الله امداد کوي الله به امداد کوي وکان الله علیما حکیما دې الله علیم او حکیم څه د پاره امداد بدر کوم سړی مشرکان خذ ازواج مين چې ګمان کوونکی بالله په الله تعالی باندې ظن سو ګمانونه ناکارا بان الله لا ينصر محمدا والمؤمنون دی بدا ګمان کو عليهم دائره السو په دی باندې وی گردش باد گردش بد دی په دی باندې وغضب الله عليهم او غضب د الله تعالی دی په دی باندې ولعنهم العنت د الله تعالی دی په دی باندې وعد لهم جهنم تیار کړی د پاره دی جهنم فساعت مسیرا او بزاید ګرځیدو دی الله بعد غضب پیو کی حکیمن فی صنعهم حکیم نه فی صنعه په کار خپل کې حکمت ته تمخه پکېګا تسلی ورک رسول خدای تعالی و فتح درکې دلا فائدہ با تا ترسی او سکینه دا تا د پاره هغه اطمینان راوسته پتا الله تعالی اطمینان راوسته په مؤمنانو ان ارسلنا کې اثبات رسالت رسول پاک ته زما رسول ما تا سره وعده کړی دا ان ارسلنا کما لګل تعالی شاهدن شاهد على امتك بالبلاغ ومبشرن زیر ورکون کې ونذیرن يرون کې ته خو زیر ورکو يرو کافران لتؤمنوا بالله يتافي ایمان راړي په الله تعالی او رسولي پر رسول الله تعالی ایمان راړي په الله او پر رسول باندې وتعذروه اتاتو تعذير امداد کوي د دې رسول پاک وتعذروا وتنصروا تاسو امداد کوي د دې رسول پاک یو نو دا هو ضمیر رسول ته راځي کې د دین د رسول پاک یو کدا رسول دا ضمیر ارجاع د ضمیر قریب ته کنا کالا ته راځي کې هم جائز دی که رسول پاک ته راځي کې دا صحیح دی وتعذروا تاسو امداد کوي د دین د رسول پاک یا د دین د الله وتوقروه تعظیم کوي د رسول پاک د رسول پاک په ډیر ادب ساتي ښا وتوقرو تعظیم کوي ادب ساتي د رسول پاک لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي د په مخ کې تیری خبرې ونکي او ډیر ادب ساتي وتسبحوا تسبيح وي الله تعالی لرا بکرتا و اسیلا سبابېګا تسبیح وایي بس په تسبیح په غالب کېږي ښا ملائکی تسبیح وایي زګه قریب دی الله تا تاسو تسبیح وایي الله تعالی لر بکرتا و اسیلا سبابېګا په تسبیح باندې بغالب کېږي متوجي شي الله تعالی تاسو پوه شئ ایمان راړي په الله د رسول الله الله تعظیم کوي امداد کوي او تعذرو امداد کوي وتوقرو التعظیم کوي د دې رسول پاک التسبيح وي الله تعالی لرا سبا او بیگا اوس ترغیب په jihad باندې ور کوي چې تاسو بیعت کوي ان الذين كثان يبايعونك بالحديبيه چې بیعت کې تا در په حدیبیه کې انما يبايعون الله په دې سره دا بیعت کې د الله سره دا داسې الله سره بیعت ته ولي يد الله فوق ايديهم يد الله لا الله راغله ده دا خود متشابهات نه طالبانو يد الله الله سره عليه باغي سره الله سره وعده کړی دا نو عليه بس دا کافي دا پیخي ولې پراړو عليه الله يوي عليه باغي باندې پکارو کړ دا پیخي په ولې راړو دا نوم د الله کی تفخیم سنت دی دا زکه پیخ راړه دا پیخ ول راړه زکه د الله نوم په ډکه خپل باندې اخلي تفخیم په نوم د الله تعالی کی سنت دی الله اکبر الله اکبر دا تفخیم دا سنت دی ګورخه لك عليه الله راغب مش عليه الله كي نو تفخیم راځي خله ډکه لګي په نوم د الله باندې خله ډکه شي او کدا ته نه لری کی عليه الله خله نه ډکی عليه الله خله نه ډکی ته وایي عليه الله خله نه ډکی نو سنت پاتې شو د دې وجه نه پیخ راغی ها دا پیخ ذکر وي د قاعده و قاعده ته نه قتل دلته کې د تفخیم د سنت ته یو قتل چې نوم د الله په ډک خپل باندې اخلقه عليه الله نو دا قرأها كذا لتفخيم الله د تفخیم اسم الله د وجه تفخیم د نوم د الله تعالی نه ایا دا بل قرت ده فسوف نوتی اذا د جوړ بکرته اجرا عظیما اجر عظیم چې دا الله په نوم دا الله نوم په ډک خپل اخلي یقین دي ستاوې د څه کمې ده سيقول لك المخلفون دا تخفيف ده زرد چې وای بتا دا پاتې شوی دا په مقام د مرجع پوښوي چل ته واپس کی سيقول لك المخلفون د جوای بتا تا پاتې شوی من الاعراب د باندې چانونه حول المدينه چاپیر د مدینه من غزوه حدیبیه د غزا د حدیبیه نه هغه برازي یي عذر به پیش کوي شغلتنا مشغول کړیو موږ لره شي اد عذاب د الله تعالی نه دی وشي ان اراده بكم ضرا کی اراده او کی پتا سبحانه د ضرر او اراده بكم نفعا یا اراده او کی پتا سبحانه د خیر د نفع بل کان الله بما بلکې د الله تعالی بما تعملون خبير فاجتات عمل کوي خبردار دی اوس که دروغ وایي که رښتیا وایي الله در باندې خبردار دی ښا ځان سره ټګي کوي ځان له خیر لټوي که خدي ځان لري بدیم له ځان دي بل ظننتم بلکې تاسو ګمان کو اے اعراب منافقان دي اعراب دا ګمان کو ښا دي باندو کې منافقانو هلاک شوی په دې کفر او ګمان سره دا دا هلاک شوی الله وی ومن لم يؤمن اغجا ایمان نرا ایمان رانړ بالله فالله باندې ورسولي رسول الله تعالی باندې فإنا اعتدنا الله وی ماتي ارکړه د پاره د کافرانو سعیرا جهنم جهنم به تیار کړي علت ما قبل ولله ملک السماوات والارض الله تعالی د پاره با شي د اسمانونو د زمکو دا يغفر لمن يشاء بخنه کې اچا د رضا وشي ويعذب من يشاء عذاب يا رسول رضا وشي وكان الله غفور رحيم دي الله بخون کې او رحيم سيقول سيقول المخلفون زده چې وای بغه پاتې شي وي مذکوري دا مخ کې چې وی کنه من الحديبيه پاتې شي وي د حديبينا فيما بعد من غزوه خيبر دی خیبر الله ورته په خیبر ورشه رسول پاک ور په خپل امر نه طریقه الله ورته په خیبر ورشه په خیبر لا راشي دي اذا طلقتم فوجداد زي الى مغانم اغا ازاینو ته مغانم اماکنه اغا زاینو د غناوی مو ته غنایم خیبر چې هغه غنیمتونه د خیبر دي لتا خذو اچ واخلي دي لرا په بدل د حدیبیه کې لتا خذو اچ واخلي دي لرا په بدل د حدیبیه کې نو دا عرب بوي دا اعراب دی بوي تا تا زرونا پرې دی منګه ځان سره اترکونا منګه پرې دی کنه ځان سره نتبعکم چې مونږ تابع شو تاسو مونږ به تاسو سره جنگ کوو او خیبر ته بزو نتبعکم چې مون تابع جو تاسو فی اخذها وقتالها وقتال اهلها فاخذ کې په قتال دا غي کې دا ولې نه داسې وای یریدون د اراده لري دا منافقات ایبدلو کلام الله چې بدل کی کلام د الله تعالی چې بدل کی کلام د الله تعالی دی بدل کی کلام د الله تعالی قل ورته ولن تتبعونا هرگز به تاسو نه تابعدار کیږئ زمونږه مونږ سره به خیبر ته نه دی کذالکم دارنګي قال الله ویلی دی الله تعالی من قبل فخوا قبل عودنا فخوا دراتو زمونږه کذالکم فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوي فقيل هو وعد الله لأهل الحديبية دا وعد الله للحديبية بأن الله جعل لهم غنائم خيبر عوضا عن فتح مكة حيث رجعوا من الحديبية على صلح قال مجاهد اغوی مجاهد ته دا ټول پیشن گوئی دي دا آیاتون کی راتون کی آیاتونه د غزا د خیبر دا پیشنګوی دی دې کې یو خبره ده یریدون ان یبدلوا کلام الله دی ولې بدلی کلام الله تعالی نو کته دا وای دې رسول په وعده کړو دې سره ايو ايو عوذهم من غنائم مکه تا چې په عوض کې پور کوم دی له غنائم د مکینا مغانم خیبر غنیمتونه د خیبر اذا قفلوا چې دی واپس شي دی واپس شي لا ي... لا الا يعينون منهم شيئا لا یصيبون منهم نبرسی دین یو شی تکلیف نه رسي لا دی بنر راځي مون سره لا اعراب ذکر دی د حدیبین پاتې شي وی دي اوس بنر راځي لا یعيبون منهم شيئا لدي امداد بنکی لدي ندیو شي قل لن تتبعونا ورتوي تاسو به تابعداري مو کوی زما زمون باندې تابع کی الی خیبر خیبر تا هو اخبار من بعد دا اخبار د خبر ورکه الله تعالی من بعد اتباعهم پس د تابعدار دراتلو دینا دراتلو او د د تابعدارای چې مونږ ذو ولا يبدل لي ولا يبدل القول لدي نه بدليږي قول ما څخه الله وای دا سره قول نه بدليږي ما ویل دي چې دی به ناراضي تاسو وای مونږ زو خیبر ته ما ویل دي چې تاسو به ناراضي ولا يبدل القول لدي دی وای يريدون ان يبدلوا كلام الله دا منافقان اراده لري چې بدل کی کلام د الله تعالی الله ویلي نه برازي دی وای موږ درځو د کلام د الله کې بدی راولي کنه دی وای موږ درځو الله وای نه برازي نو په کلام کې بدی راځي کنه خود بدی راځي الله وای نه برازي او منافقان وای موږ تاسو رزق خیبر ته نو دا د الله په کلام کې بدی راولي کنه ولا يبدلوا لدي ولا يبدلوا لدي القول الله وي نبدلي ما سره قول ما سره ما قول نبدليږي تاسو باندې دی بار ما ویلي دي چې نه بدای ولې د حدیبین پاتې شوي تاسو تجد غنایم د پاره دی یریدون یبدلوا کلام الله دی اراده لري چې بدل کی کلام د الله تعالی قل ورتوا لن تتبعونا هرګز به نه تابع کیږي زمونږه خیبر کې کی كذلكم قال الله دارنګ ویلي قذلكم قال الله من قبل فخوا ولا يبدل القول لدي نبدل القول ما ترى فسيقولون نبويدا منافقان بل تحسدوننا بلکې تاسو حسد ساتي مون ترا خدای دې ویلي دا تاسو حسد ساتي بل کانو بلکې دې لا يفقهون الا قليلا دې نه پوي په خبره باندې زناور دې په خبره پوي الله وای زما کلام کې بدی ناراضي او تاسو د الله کلام بدلوي فإن سألوا کدی سوالو کې چې ساقط کړ الله تعالی د دې د جهاد نه ها دای دا جهاد نه دا خادم لیکلی دی سلورم جلد خانه خادم لیکلی دی نه دی بدلی راولي دی دا الله خبره کې بدلی راولي بل چا نه دی او کمال کړی دلته الله وی قل للمخلفين ويغ پاتې شو ته من الاعراب د باندې شانونه دی وی مونږ زو در ترا دی باندو ولا توایا تاسو بوس نه دی ستدعون در د جتاسو او بل او بل شي الى قوم الى قتال قوم قتال دا قوم ته ولي باطن شديد چې صاحبان د جنگ سخوي چې قوم مرتدين شو فقوم د مسلمه وبانعي زکات هغه سره بدل شيخه هغه سره به جنگ کوي کلی باطن شدید چې صاحبان د جنگ سخت دي تقاتلونهم جنگ بګی دی تاسو به جنگ کوی غی سره جنگ به کوی کوی کوی کوی دی مرتدین سره او او په معنا د حتا سره دی او یسلمو حتا یسلمو او په معنا د حتا کخه حتا یسلمو حتا ګجری اسلام راړي تابعدار شي دی پوری بجنګ کوي ورته فین تطیعو کجری تابعدار شي کتا سو تابعدار شوي فإن تطيعوا يؤتكم الله درب کتاب صلی الله تعالی اجرا حسنا اجر خستا تاسو الله اجر بخیر کی ګوري و تاسو الله تعالی وان تتولوا کتا سو ګرځي د قتالنا نو معذور باندې خو هغه خو معذور دی ليس على الاعمى نشته پړون باندې وسرګو غني من حرج گنا ذيقت تنگي فلا على الاعرج نه په ګډ باندې حرج ذيقت تنگي ځکه هغه دو نشواله ولا على المريض نه په مریض باندې حرج گنا ذيقت ومن يطع الله دي دي مبرادي او چا چې تابعداري وکړه الله د رسول الله الله تعالی يدخلوا داخل بغير الجنات جنتنا تجري چې بيګه من تحت النهار لاندې د کوی نهرونه ومن يتولى اغسو چې توا وګرځي د طاعت د الله د رسول الله ومن يتولى عن طاعتهما ومن يتولى اغه چې وګرځي صلح وکړه صلح وکړه ومغانم كثيره غنیمت ندیر یاخذونا غسل دی په خیبر کې وکان الله عزیزا حکیما ولا دی الله تعالی عزیز ضرور او حکیم حکمت ته په صلح کې وعدکم الله وعده کړی تاسو را الله تعالی مغانم کثیره د غنیمتونو ډیرو تاخذونها اخلی باغی لرا غیر د خیبر نه نور غنیمتونه ډیر دی وی فعجل لكم هذه پتلوار سره در کتال ته هذه دا غنایم د خیبر وکف ایدی ناس او بند کړه لاسونه د خلکو د خیبر عنکم د تاسو نه خیبر والا بس ټانټ شو بعد ارو لاس یو چت نه کتابدار شو دغه لاسونه باندې وکف ایدم باندې کلاسونه د اهل خیبر عنکم د تاسو نه هغه ډو جنگونه کو ولی تكون آیاتن دې شي تاسو له نشانه چې شکر وباسي ولی تكون آیاتن للشکر للمؤمنین لپاره د مؤمنانو په غنایم د اخرت باندې عجل لكم فتلوار ده در تاسلا غنیمت اخرى حوازن فارس روم شام دا غنیمتونه بدل درکې ښا لم تقدروا عليها چې نه قادر تاسو عليها په غنایم باندې تاسو قدرت کې هغه ډېر لوی حکومتونه دي ډېر لوی خلک دي تاسو طاقت کې غني شلم تقدروا عليها چې قدرت نه لري پاغي باندې طاقت نه لري پاغي قد احاط الله بها احاطه کړې الله تعالی بها پاغي باندې دا الله په قدرت کې دي کنه وکان الله على كل شيء قدير دي الله تعالی پر شبان قادر دی الله تعالی پر شبان قادر دا بدل در کې خوشاله شي مؤمنانو ولو قاتلکم الذين جنگ کړی تاسو را کسان کفرو چې کافران دي هر ځای کې لول لول ادبار غزي بشاګار تختيبه تختيبه هر ځای کې چې کافر سره جنگيږي هغه به الله شکست ورکی ثم لا یجدون ولیا بیا بنمو میزان لر دوست ولا نصیرا نمددگار ولی لاغلبن انا ورسولی الله ویلی دی او دا طریقه دا الله دا سنت الله دا طریقه دا الله تعالی دا التي قد خلت تیر شوی من قبل فخوا رعایت او د عزت تاغي مکی من بعد پس داینا ان اثرکم علیهم چې غالب وي تاسو علیهم په دی باندې څنګه غالب وي تاسو په دی باندې یو جنگ ته اشاره ده یو جنگ ته اشاره ده چې تاسو غالب وي دته شپږ لل شپږ سو مسلمانان اټول بیعت کړی دی اقلق نو خود غالب مکی والا ورته نه ټینګی دی دا شي مکی ته کې ادا مکی ته نه دی دا حدیبیه ته دی حدیبیه کې پراتو دی او د مکینه چاپیره اسلحه ځوانان جنگجو اتیا سو کوئی اتیا سو کوئی او یا سو سلوی دا پیره بګرځي دا پیره د مکینه چا پیره دا پیره دی ته ولاړو چې په دې غاړه را نشي او غیزه غشي لیندې اسونه اتیا سلو کسانو سره اخو سوره دې جنگ کولې نو دای راغله دغه اتیا تنه چې دا اتیا تنه رالل نو دی ورته وی تاسو به نه راځي مونږ له شرم دی تاسو به بل کال راځي وسله به پټ راړی دا مونږ شرمېږو او بل کال به راځي نو دغه اتیا اصل کسان چې رالل عدل ته مؤمنان سمره دي پینځل لشپاړ سو دي نو دای ټول په ضرور کنا من بعد من بعد ان اسفرکم علیهم تاسو غالب وای پاغی دا ته اشاره راخه ځکه تاسو شپاړ سو یې ریتیا رال یا سل رال مثال نغیس کول شي ادای تخرال وشي مؤمنانو لاسو کې راځي نه کوم په لته شو ټول به کټ کړو کړه نه رسول پاوی دې ته بغض نه کوي بل غض بنو کوي دې کې حکمت طالبانو پای حکمت باندې الله عالم دی حکمت دا ده په اتم کال فتح د مکی کیږي او کدا جم شوی په مکه کې یا په حدیبیه کې دی بیعت کو په مکه کې جنگ شوو بیا فتح د مکی خدای خبر ته دیر شکاله کې کیدا شل کې کیدا سل کې کیدا بیا پته نه لګی دا ها لکه غي جنگ چې شروع شنه ابا بیا جنگ بیا پته نه نو مؤمنان ډیر خفو په صلح باندې التکی فتح د مکی دا تم کال نه خناوري فاتم کال به فتح کوي نو الله تعالی مؤمنان دفقوا ابا ابو بکر ثمم خفوا حضرت عمر هم خفوا اصحابان ټول خفوا ټول خفوا او حضرت علی سے دغه کتانی ونی صلی الله ټول هغه ته وی پری دی لاړ شي ټیک ته موږ تاسو خبره من مشران سره خبره وکي بیا دې کې حدیث کې راځي حضرت علی سه به ولېګو دغه در رسول پاک د تر زوی خپل کس ته کړ هغه ولېګالتا چلته ولېګا هغه ترې خبرې وکړي مشران سره مشران سره خبرې دې زیر علی ګلې هغه ورته یې کوم نشرموي نو اوس پنرا دی که تاسو سره دې موږ جنگ کوو موږ شرمېږو دغه په بل رانا او یا تنا او یا او یا سور دي دا رانه مردار که غټ غټ چیده چیده بند کې واجو المردار که موږ له دنیا پیغور راکړي مونږ نه پری د مونږ په غلطه او خطر خون ختیو اصحابانه وی نه مونږ بچان کو هغه درې سو دیار لسو مونږ ته ټینګ نشو مونږ شپاره سو یو اوس براته څنګه ټینګیږي پینځل سو یو هاي ځکه دی راوړو هاي مونږ جنت ته دنیر حضرت عمر راغی ډیر غوسه رسول پاک ته وی ولې زمون مړي جنت کې نه دي وی دي وی مون غالب نه یو وی یو وی الله مون سره وعده کړی دا وی ولې نه دا کړی وی ولې جنگ نه کړ رسول پاک ورته وی ته لک صبر وکا لک صبر وکا وشي الله بده کې خیر حضرت ابو بکر لاله ډیر غوسه و هغه ورته وایي حضرت عمر الله خو پويږي دا الله رسول ته لک صبر وکا په دې صبر کې و فائدې موږ د پیغمبر نه خنه پويږو اصحابانه سره سرو چې موږ جنگ کوو رسول پاک وینا جبرائیل علیہ السلام ورته خبر راغی جنگ مکو ولی فتح د مکی بیا جنگ نو درېږي په مکه باندې جنگ نو درېږي په مکه باندې جنگ مکو نو بیا خبره وګديږي نو صلح یو طالبانو الته چاوي چې حضرت دغه حضرت علی راګیر کړي دي په مکه کې ندلته بیعت په مرګ باندې وکړي چې بیا چې غیر راګیر کې بیا به جنگ کو لیکن هغه خبره دروغ و دي ذاته هغه خبره لړخه من بعد ان اسفركم ګره هو الذي كف ايديكم لا سند الدين دا کافرانو عنکم د تاسو نه هغه تیا ور څومره چې په حدیبیه کې و ایدیکم لا سن استاذ عنهم ده ببطن مخقتا په داخل د مکه کې من بعد ان اظفرکم پس داینه چې غالب وي تاسو علی پاغي باندې هغه فاتی اصل ته نه تاسو خود غالب وي وکال الله بما تعملون بصير الله پاج تاسو عمل کوي خبردار او جنگ په مکه کې ولنه کې دی یو وجه دادا دا د اهل مکی وجه تخصیص کې لاجل منعم النبي ذکر رسول پاک انعام تو وګوره هم الذين دا وهم الذين كفروا دا کسان چې کافران دي دا د مکی وسدوکم بند کړی تاسو لره د المسجد الحرام د مسجد حرام نه والهدي هديوي لذان سره هدي بوتلوي معكوفا محبوسا بنوي اي يبلغ محله جورد زائد حلال والتا تاسو به خبر نه هغه به مسلمان یا تاب وجلی نو دې وجه نه ملا جنگ نه په مکه کې ها رعایتا لحرمت مکه و لحرمت المؤمنین د حرمت د مؤمنانو د وجه پوښوي بغیر علم ليدخل الله چې داخل کې الله تعالی فی رحمتي پر رحمت خپل کې په اسلام کې مناسو یشاو چې رضا یو شي اوس که دغلت مسلمانان نه په مکه کې لو تا لو لو تزیلو که جداوی دا مومنان دا مشرکانونا که په مکه کې مومنان نوې سیده ګور دا دلیل چې د مؤمن د وجه نه الله کافر بچ کړي دا دلیل لته دی دی آیات ته وګورئ چې د دې مسلمان د وجه نه الله کافر بچ کړي لو تزیلو کچری جدا و مؤمنان د کافرانو نه په مکه کې یا غیر د مکې نه هر ځای کې لعذبنا الذين عذاب کړي به ما کسان کفرو چې کافران منهم لدينا عذابا الیما فعذاب درناک سرا دا دلیل له طالبانو دی چې دا کافران بیت دي د مؤمنانو د وجه نه بیت دي ښا چې دا کافران بیت دي هغه وطن کې مؤمن اوسي نو هغه الله بچ ساتي دا عذابا الیما فیجعل الذین فاوک چې وی ګردو لا کسان کفرو چې کافران دي رسالت ستابانی کا مشرکان مکه فی قلوب پزونای کې الحمیت تکبر حمیت الجاهلیت تکبر د جاهلیت هڅه په کې غیرت پیدا شي نه برازي هغه کې راغلیو بس عمره به کړې وراتله فانزل الله نازل ک الله تعالی سکینته تسکین دل اطمینان قلب على رسوله پر رسول خپل باندې وعلى المؤمنين فمؤمنان باندې سکینه راغلا فمؤمنانو دا مؤمنان وکانه الله بكل شيء عليم او الله تعالی فرش باندې عالم عالم دې پارش باندې انو حکم یو کو حکم یو کو چې تابع د نبی صلی الله علیه وسلم اوس الله تعالی وای چې تاسو صلح وکړه په حدیبیه کې صلح الحدیبیه او شو په شپږم کال باندې نه دی پرې نه خود مکه ته نو په دې صلح کې ډېر لوی حکمت ډېر لوی حکمت مؤمن قتل نشو په مکه کې دغه پیژندل نه مؤمنان دی به مؤمنان وجل رعایت شو د مکه او صبر کو اصحابانو نو په بدل کې الله ثور کا خیبر بلار چې واپس کېدل وی خیبر باندې ورشي او الله فتح د مکی مقرر کړی دی خوب ته وګوري دا تسلی را للمؤمنانو ته لقد صدق الله ورسوله ورجال شنك الله تعالی رسول خپل الرؤيا خوب رسول په خوب لیدلو بالحق بالنوم الحق ثم هوازنا ثم فارس ثم الروم دا ولا مقرر کړی ښا او خیبر ولا فلال ورک دا نور رس بیا ورک والذي دا الله غذات ارسل رسول او جرا لګل رسول خپل بل هدا پیدا سر او دین الحق او په دین حق سره لیظهرو چې ظاهر کې دلره غالب کې دلره لیظهرو چې غالب کې علی دین کلی په دینونو ټول باندې په ټول دینونو باندې غالب شو کنه وکفا بالله شهیدا کافی دی الله تعالی شاهد انک مرسل ترسل او دا اوس د تلاغی چې ته رسول الله وای زستا شاهدی کوم ته زما رسول محمد رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله الله دی دا زما رسول له او کافرو کتا سوی منی کنه منی محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله رسول الله الله تعالی علیه والذین کثان معه جسره دری اشد علی الكفار هغه سختی په کافرانو باندې دا سختی په کافرانو باندې حضرت ابو بکر ته اشاره ده حضرت عمر ته اشاره ده حضرت علی ته اشاره ده وش عثمان ته اشاره ده اشداء علی الكفار موږ ټول اصحابانو ته اشاره راخه ټول اصحابان سختي په کافرانو رحماء بینهم رحم دلوی په ما بین خپل کې متوازی وی رحم دلوی په ما بین خپل کې تراهم ویني دی لره په موس کې رکعا رکو کون کی سجدن سیده کون کی یبتغونا طلبوی په موس اپروجو ترس فضلا ثواب من الله د جانب د الله تعالی نور دوانا رضا دې خدای الله رضا لګي موس کوي سیما علامه دې فی وجوه پد مخونو دې کې فی وجوه په مخونو دې کې من اثر السجود دا اثر د سجدونه دې من اثر السجود دا اثر د سجدونه دې طالبانو دې راي کې خلک خطا کیږي دې باندې دا وکی کنه نو دا اثر د سي دی دی په دا غره ونه کوي دا اثر د سي دی نه دی من اثر السجود سره ټول شپه الله ته ولار دی سي دی لګولې دي سار دیر دیر کیږي خوب ول وردی کله دی په لغوردی کله دی ول دا اثر دی ها دا اثر نه چې تندې تور کړی دی تندې تورواله ګره دا اثر نه دی دی باندې دی کې دی خلک دوکشي ځکه دوکشي د بل حدیث نه مخالف دي رسول پاک وای خذا وهي او په مخ مو وهي چرته د دې په مخ داغ رانه شي حسن کې فرق رانه شي هغه خسته لوخه دی اسنه چې فرق کې راشي وړو کې وهي په مخ مو وهي دا د سترګې دغه نشي دا پیغمبر ویلي دي د دې اثر سجود نه دا د خوب نه کړي بس کله دې پلاوړي کله دې پلاوړي ودل زړ زړ کیږي تشبیه لاړو الله تعالی درې پیخ دې دا یې اثر دی لکه طالبانو ته وګوره من اثر السجود یو کتواش دې دې ترول زاغ دې نو دا خو په دوه ورځې کې جوړیږي اړو سیدی ملګو دوه غنټې په دې سړک باندې داسې پریوزه داسې داسې کا یو ساعت داسې داسې کو دوه غنټې کې به جوړی ښا تک تور وي بیا تک تور وي نو خلاف دیو کې د پیغمبر لولي بزرگان اولیاء وګورئ چې علم پکې وي هغه دا تندې به تور نه ښه دومره سي دی لګي دومره موزونه کوي او تندې نه توري دا الله ذکر چې په تندې دور زور مرا ولا چې دې کې داغ وشي دا الله ذکر لګي ښا ا دې نه پويږي دې دا سر یو سات دا سیدا سې کوي لکه دا غویر مکه ګرای کنه ځان نه څه کوی جوړ کړي دا دې نه خې د پاره ادا د جهالت نه خدا دا د علم نه خنه ده په دې پوه شې چې دا جاهل دی پوه شې رسول پاک دور اجازه ور کړې ده اصحابان به سیدی له پاسې دل او زکات ته پاس د موټه شګي به ځان سره واغستې شګي به واغستې نو داسې تلکی به نیولې وي داسې داسې به نیولې وي چې سیدی لبتل نغه شګي به خورې کړي چې چرته به موسکو په تو د زمکا سورې بنو نو هغه شګي به خورې کړي باغی به سیده لګول چې دا اون سوځي تعالی موسکي دا جایز دی خجا نماز وړوي ځان ته په لاس زور خوې چې دا جوړ نشي دا ډیره بد لګي دا خو ته بدله مخلوق د الله تعالی یغیرو خلق الله مخلوق د الله تعالی بدله دا مکوې ګوره ښا دې نه ځان ساتي دا نه پوهه خلک نه پوهیږي او دې باندې ځان پوهه کې دا خو د جهالت نه خدا خدای دې تاسو د جهالت نه ساتي فی وجوه سیماهم فی وجوه من اثر السجود دا اثر دې دوه دا نه من اثر السجود دا اثر نه سجدونه نو دې داغ دې اثر دې دې دا دې تور شي دا قران کې دوه داغ ده له هم چې به تور وي دوه ګنټې کې وي ذالک مثلهم دا مثال دې په تورات په تورات کې مذکور دې مثال صفت ته دی مثلهم صفت ته دی مذکور دې په تورات کې د مؤمنانو د اصحابانو صفت په تورات کې هم ذکر وکړه داسې ومثلهم اصفت دی فی الانجیل په انجیل کې ذکر دی ور په تورات انجیل کې د اصحابانو صفت ذکر دی دای صفت ده کزرع هم کزرع دای په شان د فصل لی فصل غنم دیو کر کنه اخرج غنم دیو کرو اخرج خارج کی شت او تیخ پل شت او ستوي تیخ پل هغه تیغ راوځي فآذره نو قوي کې هغه لرا قوي شي فاستغلظ محکم شي محکم شي ودريږي فاستوى ودريږي قام على سوقي ودريږي په خپل تنه باندې على سوقي په جړو هغه جړه باندې ودريږي یو تیر لک او خنخلي بل تیغ راوځي بل راوځي بل راوځي يعجب الضرّه واته لس شل یو موټه دانه ته جوړ ما یو ځل لو کو دا یو موټه کې زما هغه دغه نه راتل هغه غنم یو موټه او یو دانه و نو ما دې ته یاد ته خیال شو نو هغه می موټه کې راتل نه نو سوره یو دانه نه سوره جوړ کړل يعجب الذرال يغيظ بهم الكفار چې وای دا مسلمانان به دور سیوا کیږي اوس یو یو دی دی په خدای دور سیوا کوي يعجب الزراء زمیدار فصل تخي او کافر ويري ليغيظ بهم الكفار خفش په دې مثال باندې کافر چې ولا مسلمانان به دور سیوا کیږي دور دیات کیږي به وعد الله الذي وعدك الله کته چې ایمان راوړ عمل صالح کی منهم لدينا مغفرة ان مغفرة واجرا عظيما اجر عظيم اجر عظيم بوله ورکی نو الله تعالی مؤمنانو ته پدې کې ډیر لویا بشاری بشارت ورک طالبانو د فتح نه د نوم جمعې نه پس نازل شوه دی او په جمعه کې رسول پاک احکام بیانول د جنگ الله تعالی ورته ما د فتح مقرر کړی دا او دا آیات په لار کې بیا راغلوخه دا آیات چې واپس راته په لار کې راته د حدیبینا نو دا ورته الله تعالی بشارت ورکړ خپکیږم نو مؤمنان ډیر خوشاله شو مؤمنان ډیر خوشاله شو چې والله تعالی را الله بشارت راکو انو دای ورته وي او د جمعې راته دا به وو کنه دا منه کوه غواړم دا مزه کنه ګذر زر به وکړه